اواره دروازه به کلاو وا چې میلمه دا ونه وي چې ګینه دا ور باندې او زنه زما نو نبئه من زویف ابراهیم زویف مصدر ده یم جنس ده اطلاق په یوم کیږي په ډیروم کیږي دا یو ملمنو طالب الله بچی درکې عالم چې کله راشي نو هغه نه به مرادي اسحاق علی السلام او حلیم چې کله راشي دا قاعده یاد ساته په کار برازي هغه نه به مرادي اسماعیل علی السلام قال ابشرتموني نو هغه توي اي زیر را کوي تاسو ما تعالی ام مسني الكبر سره د دې چې رسیدلې د ماته بډاواله فبما تبشرون پس زیر را کوي تاسو ماته قالو نو هغه وی بشرنا کبل حق زیر در کو مونږ ته ته په حق باندې مکه غت من القانتین د نا امیدونا دا اولاد نه نا امید کېګه ما الله بدر کوي نو وی هغه سره حال تاسو لګل شو وی هغه ان ارسلنا الی قوم مجرمین یقینا موږ لګل شو یو د پاره د هلاکت د قوم مجرمانو چې د لوط علی السلام قوم الا آل لوط مگر آل د لوط علی السلام ان لمنجوهم اجمعین یقینا من خلاصو دی ټولو لرا مگر خزه د اغه اندازه کړي د منګه چې دا به خامخا د پاتې شو نه پازاب کې فلما جاء آل لوط المرسلون اوس واقعا د لوط علی السلام شروع شو هر کله چرال آل د لوط علی السلام تلګلې شوی ملائک قالن واغه ویلا ځان سره انکم قوم منکرون یقینا تاسو یو قوم یې ناشنا یې پرشتو ته وی تاسو یو قوم یې ناشنا قالو ناغي ورته وی بل جئناکا بلکې موږ راتل کړی تا تا بما کانو فیه یمترون پاغي باندې چې ودی پای کې چې شکی کاو ګوره قران چرته واقعات تفصیلی ذکر کی چرته مختصر دلته اوس هغه نور خبره ذکر نه کړه چې د سنوا هغه غریب ډیر پریشان او او قوم راغی واغې د بیزتی اراده کولی بس دای ذکر نک واتینا کبل حق او راتلک کړي دې مونږ ته ته پرشتیا یا په عذاب او مونږ یو خامخارشتنی پس بوز خپل اهل پیسې د شپکه وتبع ادبارهم اور پسې شرست داغي ولا يلتفت منكم احد شات دې نګوري تاسو نه یو تن ومزو حيث تؤمرون زئی کم خوا چې تاسو ته حکم کولې شي وقضینا الیه ذلک الامر فیصله اور اول یو منګه غته د دې کار ان دابر هؤلاء یقینا مند دې کسانو مقطوع مصبحین کټ کولې بشید سبا په ټیم کې وجاء اهل المدینه یستبشرون اوس ګورا ترتیب دلته دا و صرف د جمع د پاره دی ترتیب د پاره نه دی کینینو دا واقعا مخ کې و اول دا د کلی خلک رال د بیزتۍ د پاره او بیا و ته پرشتو رستوي چې موږ پرشتي او په دې بازاب راځي خو دلته غنور واقعا مخکې کړه او دای روست کړه ترتیب نه لري صرف واقعي را جمع کړه راغلی او د خار والا د مدینی والا خوشاله خوشاله خوشاله پدې چې دا ملمانه ولیدل قال نو هغه انها اولای ضیفی یقینا دا کسان زما ملمانه دي فلا تفضحون پس مشر موي مالرا واتقوا الله ويرګي د الله نه ولا تخزوني او ما مخ پکوي یا عن العالمین نوې باندې کړه مونږ ته عن العالمین د مخلوقاتنا ان تا ته مونږ دانه دی ویلی چې مونږ ته به دا خبرې نه کې قال ان هغه ته هؤلاء بناتی دا زما د قوم جنکی چې دی دا تاسو له حلال دي ان کنتم فاعلین کې تاسو دا کار کوونکی لعمرک دا تسلی دا او خطاب دی نبی علیہ السلام سره نو مخکې خو ویلي چې صبح لري ان موعدهم الصبح د دوی وعده د سبا نو ابتدای شوی و د سبا نه سار وختي نه او انتهای وشو پس د نور خطو په ټیم ونی ول دی لرا اصفیحه چغی مشرقین په وخت درا خطو د نور کې وګرځو منګو چت طرف د دی لاندې زمکه الټا کړه او وراولې مونږ پای باندې کانی د ټکرونا مونږ مخکې ویلي دی وو د ترتیب د پاره نه دی مطلق جمع د پاره وراولې مونږ دا کانی مخکې وریدلو وراولې مونږ پای کانی من سجیل د ټکرونا یقینا فدې کې خامخا نخې دل المتوسمین د پاره د عبرت غستونکو نو یا هدل ته ونه او باغونه ډیرو او یا علما وی اکا دا داغي د کلی نو او تاسو ته مخکې دا خبره ما کړې و چې کله الله پاک کوئی مدین ته ملي غلو او کله وی اکې تا نو دا دو علاقو ته تلو او یا ما تا ته ویلو چې دا اکا اغه ټول ملک او مدین پکې خاص دی دا حجر چې د علماوی د حجاز او د شام په مابین کې علاقه راځي امام توبری وایي او قتاده وایي چې دا د مکی او د تبوک په مینس کې په خوا یو علاقه تیر شوی و په تحقیق سره نسبت د دروغ کړو حجر والا او د لګل شو پیغمبرانو نه واتیناهم آیاتنا او ګور مرسلین وی حالان کې یو نبی چې صالح علی السلام دا خبره ځان سره یاد کا د یو نبی تکذیب دومره کفر او ناروا دی لکه د ټولو تکذیب چې څنګه ناروا دی او د یو نبی نه انکار کول دا یوازې د یو نبی نه نه دی دا د ټولو انبیاو نه دی ځکه جمع ویل ځکه اصولی مسلې د ټولو یو شان دي په معجزاتو زمونږه لوی معجزه الله ورکړې و اوخه او د داغي بیزتی وکړه یا ورکړو مونږه هغه ته مو آیاتونه زمونږه دلایل زمونږه نو پسو د هغه نه اعتراض کوونکی وکانو ينحتون من الجبال بيوتا آمنين او دې چې کنستل به د غرونو نه کورونو لرا امینین په امن باندې بو طاقتور خلکو پروا به نه وټول د غرونو کې اړم او ځان لبه زې وارو کور به پکې جوړو او په غر کې کور جوړول دا ډیر ګران کار دی اوار ازمکه هو بس خالی ګټه او خخ تراړو جوړاوه غر په جوړولو باندې دی یو آبادی مر پیسې لګي چې کې خالی زې واره او یا امنین په امنو د عذاب نه د یړو دا ویل نه غني چې مونږ باندې با عذاب راځي او یک رازینو دومره مضبوطه بادی دي چې دا نشي خوځواله اوس خو خلک چې کم دی کنه خیر خرچې دونه نه کوي اورورا نری نری دیوالونه چې زیات نه زیات دیوالی نو پټ دي پلن په خوانی دیوالونه بداسیو کنه چې سم د یو سب په شان په خلکو کول نو هغه باندې کبه د پاسه ګاډیم ګرځول نو دیوال به خوځیدا نه نه به پکې دا خطر کې د شدا به وغورځي ها او اوس چې د کنه غټه غټه ته پلک نیولې او هغه نه بلا غټي وباسي او هغه خلکو کې خزمه کې دونه قیمه دغه نه وي آبادی به مضبوط جوړول او طاقتور مونو ګټه به ټول راوړل په دیوال کې به کې خو سړی وته حیران شي اوسم تاریخي زینه چې وګوري نو سړی حیران شي چې دای دا دومره لوی شاطر د نختر څنګه وروخه جو په دې دیواله واچ چې پاغه د پاره به مکمل د ټول کلی خلک راغون کړل او شربو دا شان کداغه غد لرګو برجي وګوري نو سړی وته حیران شي او هغه زمانہ کې چې گاډیم دومره نو د غرون نه به په څه طریقه را کوزول نو دا او دیوالونه بم داسو چلو لوی غټي به وي په خوانه یو آباده چې وس پړې نو نوې تی دودري کی ځکه چې دومره غټي او دومره مال پکې راوځي دا اوس دلیل عقلی نه دی پیدا کړی مونږ اسمانونه او زمکه واغه چې مې زړه دواړو کې دی مګر د پاره د اظهار د حق اسمانونه او زمکه الله سره پیدا کړی دی د چا د مخه نه د د اظهار د حق د پاره پیدا کړی دی الا بالحق ترغیب قران ته په تحقیق سره درکړي دی مونږه تا ته و آیاتونه چې بیا بیا مکرر ولې شي او درکړي دی مونږ ته ته قران لوی قران عظیم نه مراد سورته فاتحه او سبع من المسانی نه مراد سورته فاتحه دا و آیاتونه دي او چې دا بیا بیا مکرریږي په مانځ کې دې کې د ټول قران علم دی نو ځکه وته قران عظیم وي او سبع من المسانی ورته ځکه وي چې و آیاتونه دي او دا بار بار چې د نقص کیږي مکرریږي په هر رکعت کې لسته کیږي او ما وضاحت کړو چې و آیاتونه څنګه دي فاتحه خوشپګ آیاتونه وا نو ما تا ته ویلو چې کوم علما بسم الله جز د سورته فاتحه او د سورت غنی یو جز یو آیت پکې بسم الله شو نو وشو او کله که احناف او کوم علما هغه فاتحه او دا بسم الله جز د فاتحه نه غنی بلکې هغه دا د فصل بین السور او تبرک د پار راوړل کیږي نو هغه بیا د سی وی چې صراط الذین انعمت علیهم دا شپږم آیات شو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دای و ما آیات شو نو په بعض قران مجدونو کې کتا سو ګورئ نو علیهم باندې چی لیکل دی نو دا شپږم آیت ته اشاره شي ولقد اتیناک سبع من المسانی یا دا مسانی ورته زکه وای چې و آیاتونه دی بعضی ټکی پکې مکرر راغلي لکه صراط المستقیم صراط ټکی راغی نو بیا وی صراط والذین انعمت علیهم بیا پکې لفظ صراط راغی یا بعض علما وایي د دین مراد و صورتونه دي چې هغه لوی لوی دي کنه پیواله مفصل ورته وایي د سورته بقره نواله تر سورته یونس پورې لکه بقره آل عمران نساء مائده انعام اعراف انفال توبه دا انفال او توبه دواړه دا یو سورته حساب شي ځکه چې مینس کې بسم الله هم نه د لیکل شوی نو دا و سورتونه شو او دا هغه تیوال مفصل دي په قران عظیم کې درې قسمه سورتونه دي کنه یو توي تیوال مفصل دویم توي اوسوات مفصل او دریم توي لیکيږي قصار مفصل نو دا غ تیوال مفصل دي دا درې دا و سورتونه دي اته خو توبه او انفال یوي صاحبېږي په دې کې ځکه مینس کې بسم الله نه ولیکل شوی او یا علما وای د سبعا من المسانین مراد دین مراد حوامیمی سبعه دی چې هغه و صورتونه دي چې د هغه د هر صورت په اول کې نزونل ترتیبا یو بل پسې لګیدلې دي د هر صورت په اول کې حامیم حامیم راځي او دغه حوامیم سبعه دا د قران غ لباب او خلاصه ده لكل شی لباب و لباب القران الحوامیم هغه ته وای مراد دي بعض علما وای د سبع من المسانی نه مراد ټول قران دی او قران عظیم نه مراد ټول قران نو عتب د یو صفت په بل صفت شو او هغه داسې چې قران عظیم چې کم دی نو و منازل دی و منزل دی او ټول قران بیا و منزل شو نو ټول قران مراد شو بعض علما وایي د دین مراد هغه چې دین او اقسام دي د قران عظیم چې په قران کې کوم خبرې دي نو هغه و قسم دي بعض ته وایي اوامر دا یو شو دویم دی نواهی نو دا دو شو دریم بشارتونه دریشو سلورم انذارات یرول سلور او پنزم امثال او درکړه دې مونږ ته ته قران عظیم لا تمدن عینیک چې مونږ در باندې دومره عظیم احسان وک دا نعمت دا مپریدا دنیا ته توجه ده نه وانړې لا تمدن عینیک موږ د خپل سترګې الا ما متعنا به هغه ته چې سکه ورکړې د مونږ پاغي باندې ازواج منهم قسمه قسم خلقو ته د دینا جوړو ته د دینا ان د کافرانو ته سمطلب کافر لم ډیر ارس ور کړی دي او تا سره بنئ مشرک او بدعتي سره بار سي تا سبن نو هغه ته بنه پسخيږي نبی علیہ السلام وی لیس مننا من لم یتغن بالقرآن اصل معنی د آیت د حدیث دا ده من لم یتغن بالقران سوک چې بے پروا نشو د مخلوق نه په قران دا زما امتی نه دی سمانا تعالی الله د قران علم درک نو بیا مخلوق ته چې دین هغه چې چې مکیږي او دا غي د وجه نه حق مپټاوه که څوک منی و دې منی که نه منی وي خپل کار کوه خو زه خپل خبره نشم پرې خو دې خلک بستا منی او چې ته پلانې به خپشي هغه ته یو حکم د خدای پرې دی دا خبره نشم کولای پلانې خپکیږي بیا پلانې به خپشي هغه ته نو دا خو تا د الله کتاب د مخلوق د پاره چې دنو هغه پرې خو ده نو ته بیا د سره د رسول الله امتی نه نو ته دنیا د وجنه او د دنیا پرستو د وجنه د الله په حکم کې بل لچک نه پیدا کې لا تمدن عینیک موګ د وسترګې دی الا ما متعنا به هغه ته چې سکه ور کړې د منګه پاغي سره ازواج منهم قسمونو ته د کافرانو نه ازواج یعنی اصناف من الكفار ولا تحزن علیهم مخ پکېګه د دې په ایمان نه راوړو کې ایمان راوړو خو لا پخا کرے نو خپل کار دی کوي پروا یې مکوا ولی چې ته دې ته هوته منی چې ایمان براوړي نو مال به سرا کی کې ایمان راړه خو د جهنم نه بخلاش او کې ایمان رانوړو نو د جهنم په چا ډکیږي او پکې دی ورغورځي کنه بعض علما وای مقتسمین نه مراد دی اهل کتاب چې هغه د الله کتاب تورات تقسیم کړو قران هم تقسیم کړو چې کومه خبره به د دې د مزاج موافق وي دا صحیح ده منوي او چې کومه به د دې د مزاج خلاف وا ابه نه منله نو تقسیم شو کنه سبه مناو سبه نه منا لکه مخکې ال عمران 71 کې تیر شوی دویم هغه خلک چې هغه با قران باندې اعتراضونه قسمه قسم کول چا به ول دا د شعر کتاب دی چا به دا د کهانت دی چا به دا د پخوانو کیسی دی بعضی وای دا غشپارس کسانو چې ولید ابن مغیره لګلیو د حج په موسم کې او ورته ویلي تاسو به دا ډیوټي چې تاسو به دا سمره لارې چې مکې ته راغلي دي په دې لارو کې ودرېږئ او چې کم سړی بیت الله لرازي نو په دې لارو برازي اب لار کې ودروي او پویوي به چې ګورې دلته یو سړی دی او د نبوت داوی کړی دا او زمونږ د خلکو هغه سره هیڅ قسم ملګرتیا نشتا ځکه چې هغه دماغ خراب شوی دی لیوانه دی او تاسو مسافر یې تاسو ته پته نه نو چې دوکوم نه کی نو مخکې نه به د خلکو دماغ د نبی له سلام د نفرت نه ډکړل مقتسمین چې لارې تقسیم کړي وي او ټول ورځ په پاغه لارو کې ولاړو سیدا او په دې به فخر کوي نن مې ته دونه کسان هغه چې دنه متنفر کړل او دونه مې ته واړول اما یا کانو یا ملون دا غینا چې ودی چې کوم عملونه کول فسدا بما تؤمر سود عادی توي چې صفا صفا خبر او کې او د باطل د حق نه بالکل جدا شي او حق د باطل نه جدا شي صفا وایا هغه چې تا ته حکم کولې شي او مخواړه و د مشرکانو نه دا بل امر شو دین کې بشین شین او غون غون نه کې چې سا الله ویلی دی ماغه بوای کده ویر چې حکمت نه کار غستل غواړي نو ځکه ستا حکمت د الله او د الله د رسول نه سیوا دی سه هغه ته دا حکمت نو معلوم ان کفینا کا یقینا من کاپیو تا د پار المستهزئین د ټوکو کون کو نا الذين غكساننا يجعلون چغي غرزي مع الله د الله سره الهن اخر اله بل فسوف يعلمون پس زر دې چې دوی په پوښي ولقد نعلم تسلی په تحقیق سره پوي ګمنګا انک یقینا ته چې یضیق صدرک بما یقولون تنګیږي ستاسو نه پاره چې دی وای ستاسو لته تنګ شي ولې چې ته لګیای دین بیانې او دای مخالفت کوي نو خامخا د سړی زړستړی شي فسبح بحمد ربک نو چې زړه دې تنګيږي نو سبا کې ذکر لزور ورکا عبادت لزور ورکا پس تسبیح وای سره د صفاتونو درپستا وکم من الساجدین او شد سجدی کون کنا الله ته سجده ولګوا وعبد ربک حتا یاتی کل یقین او عبادت کو درابستا تر دې چې راشي تا ته مرګ په دې کې دوام او استمرار علی العبادت دی او عبادت په سو وخت پورې کې تر سو پورې چې تعالی مرګ نه راغلی د مرګ نه مخکې د عبادت چټي نه چټي کله شي چې کله انسان وفات شي او چې وفات شنو عبادت ولی چټي شي ځکه عبادت متعلق دی د دې حیات دنیوي سره لکه یو سړی ری چې هغه عبادت نوم شي کوله نو پیډیا به ورکه کنه لکه روزه نشي نیولې نو ته بیا تاسو نه کوي چې پلار مې دومره روزي نه دی نیولې نو دا غي سونه پیډیا کیږي چې روزه نشي نیولې پیډیا به ورکې مونږ په ولاړه نشي کولې په ناس تبه کوي په ناس ته نشي په ملاس تبه کوي خو تر سوچ په کې ساده نو ده چې کوم عبادتونه د وس کې دي پاغه د مکلف دی او کله چې ساده بدن نه اوته نو بیا عبادت څه شو ختم شو بیا خلک نه وای چې جی زما پلار مړو او لکه سار مړو نو ماسپخینی جنازه و نو د ماسپخین د موس ټیم خودل ته پیراغلو دای پی دی به ورکو نه ولی چې مړ شو نو عبادت څه شو ختم اوس دا کم خلک چې وای چې دا شهدا او دا اولیاء او دا انبیا د دنیا په ژوند ژوند دي نو بیا د دې عبادت خو به جاری نو د نبی د ټولو نه لوی عبادت دعوت نو بیا د دعوت ولې نه چلی امر بالمعروف ولې نه کوي نهی عن المنکر ولې نه کوي چې ته په قبرونو کې منځونه کوي نو صرف مزد نبی کارو که د نبی لوی کارو دعوت نو خو چې زی زی نو یا بازول برازي نو دا به منی چې هغه ژوند بدل دی او دا ژوند بدل دی دی ژوند سره چې کوم احکاماتو نو هغه د مرګ سره څه شو ختم شو اوس د شهید مثال ژوند دیو داغه نکاح وا داغه مالو چې کله مړ شو نو نکاح د خزې د عدت نه پس ختم شو بل چا سره نکاح کولې شي مال به وارثان تقسیم کی او جنازه په وشوا دفن شو د دنیا چې څومره د مړو احکامات دی پټول جاری شو بیا ژوندې دې شهید په جنت کې ژوندې دې نبی ژوندې دې د آخرت او د برزخ په اعتبار په جنت کې د دنیا په اعتبار باندې هغه وفات دی ځکه صحابه لونی نو چې هغه ژوندې نبی نعوذ بالله دفن کوو هغه حیات د دې حیات نه بدل دی ځکه په امر بالمعروف نشتا نهی عن المنکر نشتا منس په نه فرض په قبر کې او نور په اعمال نه دی فرض ځکه چې دا د ژوند سره تړلې دي صحیح شو وعبد ربک حتا یاتی کل یقین عبادت کوه د رب ستا تر دې چې راشي تا ته الیقین معنی مرګ نو مرګ ته یقین وي ځکه چې دا یقیني شی دی سو کم د دینه انکار اغه نه کوي نو په صورت کې تخویف او په ذکر د اقوام په مخ کی صورت کې بیان شو د قدرت د الله پاک نو په دې صورت کې بیان دی د عجز د مخلوقاتو یا په صورت ابراهیم کې ترغیب فی تبلیغ نو په صورت هجر کې نمونی ذکر کړي د منکرینو نو په دې صورت کې هغه اصل مسله چې مسله د توحید دا غ ذکر کړي یا مخکې صورت کې د عذابونو ذکر وک پنځه قسمه خلکو باندې هغه کم خلکو دا مخکنیو سابقین نو پدې کې د عذابونو ذکر دی په موجوده او خلکو که تاسو د الله نه پرمانی کوئ نو په تاسو به عذابونه راشي یا مخکې صورت کې داوود توحید وا یو کم سلام آیات کې پدې کې دلایل عقلیه دی په اثبات د توحید د الله یا مخ کې یره او مشرکین ته نو په دې صورت کې رد کې داغه په عذر باطل چې هغه وی چې دا خدای الله خو خوا چې موږ شرک او بد کفر کړي دي کله الله خو خوا نه ونه موږ به کم ځای کې کوو داغه بردوشي 35 آیت کې داوود صورت د صورت دو دعوی دی یو نزول د عذاب په موجودینو اول آیت کې اتامر الله او بیا په 113 کې 117 کې یا دعوه د صورت دا اثبات د توحید د الله په مختلفو دلایل باندې ډیر دلایل ذکر کوي مختلف قسم کلوی چې خالق دار شي او الله دی کلوی عالم پر شي الله دی کلوی متصرف الله دی او پاغه دلایل شروع کړي دا الله توحید په مختلفو دلایلو ثابتې خلاصه د صورت دا صورت چې ده دوی سي ده اوله حصہ د یوصل دیار لسم آیات پوری په دې کې رد ده په شرک اعتقادي او دا حصہ شپږ بابونه ده اول باب دی آیت نمبر 34 پورې په دې کې به اول داوه ذکر کې چې اتا امر الله نزول د عذاب په موجوده و بیا پاره بیا بدلایل عقلیه ذکر کې په توحید د الله او بیا زجر باور کی مشرکین تا بیا تخویف دنیوی بیا تخویف اخروی او زیره تقریبا دولس دلائل دلته ذکر کړي د الله په وحدانیت امتیازات د صورت یو خدا صورت ممتاز ده په زیاتو دلایل عقلیو دویم صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه په تفصیلی علامو د منافقانو دارنګي صورت ممتاز ده په بیان د فواید د سمندر او صورت ممتاز ده په بیان د رسم د جاهلیت چې لور ته ډیر سپک قتل نو کاول عذاب شي کنه ولا معنا نو دا رد د پاغه خلکو چې هغه عذاب په تلوار غوښته الله وی راضی تلوار مکوي او دویم قیامت ته مراد ده اتا امر الله را روان ده یعنی راضی با حکم د الله چې قیامت ده فلا تستعجلوه پس تلوار سره مغواړی قیامت لاره خپل نیټه برازي او درې معنا قرطبی لیکلی دی ذکر د عذاب یعنی مراد ته عذاب راغله د عذاب د الله چاله چې څوک شرک او تکذیب د الله د انبیانو کوي الله سره شریک پیدا کوي د انبیانو تکذیب کوي په دې بد الله عذاب راځي سبحانه و تعالی عما یشرکون پاک دی الله او چت دی داغه نه چې دی الله سره شریکان کوي ينزل الملائکه بالروح رالیږي الله پرشته په وحي باندې من امره د خپل حکم نه یا به امره په خپل حکم سره من په مان د با علا من یشاء فاغ چا چې خوخه شي د خپل بندګانو نه ان انذرو دا چې وای راوي خلق لرا د دې لپاره پرشته راځي یو دلیل خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکا بالحق د پاره د اظهار د حق دا ټکه بتا اوس بار بار راځي اسمان او زمکا الله د حق د اظهار د پاره پیدا کړی دا نور قصې خلکو رضانه جوړې کړي قران یو سو یو دی بل سوی خلق السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکا د پاره د حق تعالی عما یشرکون او چا د الله دا غنا چې دی الله سره شریکان کوي دویم دلیل خلق الانسان پیدا کړی دی الله انسان من نطفه د یو ساس کینا فاذا هو خصیم مبین پس نا سا پدې جګړ مار ښکارا ګور بیا د الله د توحید نه انکار کوي ولنعم خلقها دریم دلیل زناور پیدا کړی دی الله دی لرا لکم فیها دفئن ستاسو د پاره پای کې دفئن سامان د ګرمولو دی اغه نه غوړی او پشم لري کوي بنینونه او کوټونه او واسکټونه ته جوړوي ځان پکې ګرم کې جمی کې ګرمه جوړې ته جوړوي ومنافع او نور پیدې پکې دي نور پیدې سری بچی د لراوړي او نسل سیوا کیږي او یا اغه نور پیدې په یو شمله او ماستو غړی ته خوري ومنها تاکلون او داغینه تاسو غوخه خورای یا خوراک کوي داغه د پيونه ولکم فیها جمال او تاسو د پاره پدې کې خایس دې سلورم دلیل او دلته اول د ماخام خبره وکړه بیا د سار خبره وکړه ځکه چې دا د جمال خبره ذکر کړي ده ساروی چې سحر بوزې نو دون خپلی نخکاری ولی چې شپه تیر شوی نو وګی شوی ناری نو دا خېټه تشي او امتیازو کې لړلې شوی اکثر او داسې ببر مبري نو مزه نه کوي خیرن خچن لګي او چې دا په میره کې وګرځي او ځان موړ کی او مازیګر بیا را رواني نو دا بدن هم سپاخ کاری او خېټه هم ډک ښکاری نو دا سه خوان باندې را رواني ډیر خوان کوي بیا نو بیا لار کې دا سترګورو ته ولاړی وي دا غوا خو نه خرڅه دا پیزه خو نه خرڅه نو هغه غریب خرڅم نه کوي ویم نه خوري پوښوي دا وی ډیر خوان کی دا خوان کی خو هغه نه تپوز وکړي چې هغه ته ټول ژوندۍ وقف کړی دا نو واقع ده چې جمال دی حسن دی ولکم فیها جمال تاسو لپاره پدې کې خایسی حين تریحونا کله چې تاسو مازیګر ماړه راولای وحین تسرحون او کله چې تاسو سحر بوزي سره ولولا اوخ تر بار تړل په انعامو کې صرف په اوخ باندې به بار وړي ها انعام هغه زناور چې غوخه پاکي نو پای کې صرف په اوخ باندې به بار وړي په اوخان د اوخنه بغیر په سندګانو په میغو په غیانو په دې سورلی منه ده ځکه دا د سورلې د پار الله نه پیدا کړی او په دې باندې بارونه وړل منه دي بلکې په دی باندې به صرف زمکه اړه غویان دی غواګانی دی نو زمکه پیړاول شي انما خلقنا للحراسه حدیث کې راځي نبی علی السلام صحابه ته په خوا یو سړی روانو او غوای روانه کړي وا او د پاسه په ناستو هغه غوا او توي راتاو شو او توي چې موږ د دې لپاره نه یو پیدا چې ته په موږ سورلی کې نو صحابه وی چې سبحان الله بقره تتکلم پاکی دا الله لره نو غوا خبرې کولې وتا نبی علیہ السلام ته وی آو غوا ورته الله گویا کړه او که تاسو منئ او کنه ز ابوبکر او عمر منګه منو نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث دی نو ګورا په غوا په غوي دا د بار وړو کې تکړه نه دي زمکه د لاړې بار نشي وړي او اوخ چې دی نو هغه په بار وړو کې تکړه دی هغه وړي چر سمره ولا وتړي ډېر خلک ډېر ظلمونه کوي اوخ باندې دومره بار چولې چې سمې وټرالي بار ولا تړي که گزاره کوي او اوس واجبہ ده بس پر سارو باندې خلک گاډیانې تړي نوړو کې غونه خراب یو هغه ته به دومره گاډي ډکه کړي چې اکثر تو ګورې نو هغه بار پاوا باندې گاډي او چته شوی غنا نو داغي وخت هم بیان لګي زوړند اس په زوړند دی اس په دومره وتر ډکه کړي چرته جام باندې راشي کنه نو بیا اس په بالکل وایي زانګي الکه دومره ظلم سوک چې په بل چا رحم نه کوي ګوردا یاد ساته الله هم په رحم نه کوي ته په نور رحم کوا په نور مخلوقاتو نو الله به پتا رحم کوي غریب دی هغه سره گزاره کوا احسان کوا نو الله به پتا مې ربانه کیږي زناور دی ای سره گزاره کوا احسان کوا رحم کوا الله به پتا رحم کوي او چې په بل رحم نه کوي نو الله پتا هم بیان کوي تا به الله په داسې مصیبتونو کې راګیر کی چې چل بدنه یری ان ربکم لرؤوف الرحیم یقینا رب تاسو خامخا شفقت کون کې او رحم کون کې ده والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا اسونه او قچره اخرى پیدا کړی دی الله یعنی وخلقنا الخیل د خر سورلې ته بد نه وي ګوره نبی علی السلام په خر سورلې کړي دا اسنه چې چرته څوک په خر ناشته او تاسو ټول پورې خان دی او مولانا سه په خر سور دی سبکه نبی علیہ السلام په نو سور شوی دا جایز دی و یخلق ما لا تعلمون په خوا یو ځل عربیان راغلی او تبلیغ لا نو یو مرګری خبره کوله وی لار کې روانو نو خره روانه و نو هغه یو ربی ور منډه کړله وی زه سنت ادا کوم وی دی باندې لګز ورلی کوم نو وی هغه باندې کې ناس ويخلق ما لا تعلمون پیر پیدا کوي با الله غ چې تاسو په نه پويږئ ويخلق ګورا په دې خبرم ځان پوي کوي سپک به وته نه ګوري او باقی دا هغه سنت نه دي چې کوم ونه کې نه ګنې ګناګارېږي که زندګۍ کې په دې سارو سور نشه نه ګنا نشتا صرف چې سورلی پکې نو جواز لري بعض سنت صرف د جواز په درجه کې سنن زوائد چې ورته وي پیغمبر علی السلام لنګ والے دی او تا په زندګۍ کې چرته لنګ نه وو نو ته به ګناګارې نه دا خو د لباس خبره واغه وخت کې خلکو لنګو هغه طریقه و اوس خلک پرتوګه چي او پر عورت پټول دي نو د لنګ نه په پرتوګ کې چې دنو سړی خپټي بس خبره خلاصه ده پیغمبر علی السلام چې څنګه پیزار خپو کړو نو ته وساغه شانه ګوري هغه وخت کې هغه پیزارو په دې وخت کې بدای دا غ سنن زواید چی یاغي د کې اتباع لازمی نه چې د خوخي خورا چې د خوخ نه ګناګار نه ا زیات محبت نو هغه جدا خبره ده انس رضی الله عنه ای زما کدو نه خوخ خو چې نبی علی سلام می ولید چې داغه بډیر خوخو نو د دې وجه نبی زما خوخ چې دا زما د محبوب خوخ دغه بیا جدا محبت شو ولکه هغه سنت نه لري هغه صرف چې د نبی د مینې د وجه نه خړل یو استاد هغه سره د مینې اظهار دي نو ټیک د ثواب دی او که څوک نه خوري نو پاغه نشي لازم ولې چې وته نه خوري ادا خو پیغمبر علی السلام کړه یو مولا ته چا ویل مولانا صاحب د څه کار دی چې کدو شریف می د لپوخ کړی دی او دن به ما سره مل مکیږي نو کدو شریف چې د پیغمبر علی السلام ډیر خوخو زه په تا کدو خورم مولا ډیر چالاک هغه ته یو ورور زمنګ دا خلی چرته د کدو قابل دي دا خو د پاکو خلکو خوراکو انبیاو نیکانو خلکو منګ له خيو پلیت چرګو ګوره چې په ډیرانو ټول از منډي وای او راوی ني سالاله کمنګ د دې قابل وښوی هغه یو مولانا صاحب نه چا تاسو کو وی په خوانو پیغمبرانو به وربش ډوډۍ غانې خوړې کنه او پاغي بم نه مړېدل او تاسو مليانو ته شل قسمه شیزونه مخه ته پراته نو تاسو څنګه د نبی سنت ژوند کوي وربش روډیم چې ته نه خوړاو ته موږ سنت ژوند کو نو هغه وته وروره نه ز پیغمبرې ما چې زه د وربش روډی وخورم ځکه پیغمبرانو بخوړي او په دې وخت کې خلک وربشي راوړي نو خرو تېګ دي او نه زدي وخت کې خارې ما چې وربشو تکې نه مو وی خورم نو زه بس نه نبی ما نه خارې ما نو زه به دا درمیانه کار کوم بس دا نور وروړي خوراک خوراک بکوم نو دا غ الزامي جواب یعنی مطلب دا دی چې په دې سيزونو کې اتباع لازمی نه وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر او په الله باندې په الله دا وجوب لل على سبيل الفضل له نه چې کم دینو وجوب غني دغه شان وعلى الله قصد السبيل او په الله باندې چې دینو بیانول دي د سمولارو الله سملار خلق توازیه کوي او بیانوي ومنها جائر توجه کوه معنی ته ومنها جائر او باز لارې چې دینو هغه دی کګې د دې سمولارونه چې دا سم لار د قران او سنت ده دا د پرې خود د نور لارې سری کګيري نو په کګو لار چې روان شي نو ته چې دینو منزل ته نشي رسیدې اله د لار خطا کړه نو بس بل خوا بلاړ شي ساده سړیو بیت الله ته روانو او لار د بیت الله پرېخه و ترکستان ته روان شو نو چا ورته وی وې دا لار ترکستان ته تللی دا او په دې مزه هغه زدیو د چای منل نه نو هغه شاعر ورته وی تر سم نرسی بکابا اے اعرابی تر سم نه رسی بکعبا اے اعرابی کی ای راہ کی تو میروی به ترکستان استا یریګم چې تب خانه کعبه ته ونرسي اې د باندې والا ولی دا ته چې په کوم لار روانې نو دا د ترکستان لار ده نو تب ترکستان ته ورسې خو بیت الله ته رسې دی نشي په کګه لار به نزي د قران خلاف د حدیث خلاف لارې کمی دي کګی دي جائر معنا اسم فاعل صيغه کګي دن کې بعض خلک په دې سم لار نزي د شرکيات او د بدعات په لار ډېر خو په خوشحالي رواني که خو خوي د الله نو خامخه هدايت به کړې وې ټولو ته ولدا د الله خو خنه ده نو دا خو مې ته یو شل زلوې له دایات تک نور هغه دادا ک په زور د الله ایمان راوړل خوخ وې نو ټولو ته به هدایت کړي وي خو الله په چا په زور ایمان نه راوړي لکه ګوره ک الله غوښته چې یو کس بل مازه نشي کنه په زور نن نن به د سحر مونږ چانه پاتې شو ولی په الله څوک زورور شته روزه بچانه پاتې شوی و خو ګور ډیرو خلکو به روزي خوړلې نه بیرې شي ډیرو خلک به منځونه نه کوي ډیر خلک به زکات دا ولی الله ولا ارس ورکړل طاقت اوسه رانی سي ډایرک نه امتحان دی چې دې کای زما حکم منی کنه منی او چې دا په زور شي او دلته پولیس راغلی یو چې کوڅوک مې د جمعات نه بار ولي د کنن بس یو ډنډه به ګرمو منو دا ټول خلک په جمعات کې ناشتي نو دا خلک چې د جمعات تراغلي دي دي کې دا تمیز بیا منګ نشو کولای الله هو کولای شي چې د الله د یری کم دی جمعات لراغلی او د ډنډې د یری کم راغلی سسکی ومنه شجر نو داغینت ودیم کیږي فيه تسمون چې پای کې تاسو ساروي سره وای ونی وشي غیاګانی وشي بارانونو سره زرغونی تاسو د پاره پاغي باندې فصل و زيتون خونان و نخیل کجوري ولا ناب و انګور او دار قسمه میونه یقینا په دې کې خامخا نخې دي د عبرت داغه قوم د پاره چې سوچ او فکر نه کار اخلي وسخر لكم الليل والنهار بل دلیل تابع کړی د الله ستاسو د پاره شپه او ورځ والشمس والقمر نور او سپوږمۍ او نجوم او ستوري مسخرات بامره تابع دي په حکم د الله باندې یقینا په دې کې خامخا نخې د عبرت د داغي قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي و ما زرع لكم في الارض مختلفا الوانه بل دلیل او هغه چې پیدا کړی دی الله تاسو د پارز مکه کې مختلف دي دا غي رنگونه مختلف اشیاء دي هغه د لتابې کړی دي ان فی ذالک یقینا پدې کې خامخا نخې د عبرت دی دای قوم د پاره چې سوچ او فکر نه کار اخلي یا یذکرون معنی چې پندو نصیحت اخلي وهو الذي سخر البحر بل دلیل لسم الله د غزا چې تابع کړي د سمندر لتاکلوا منه لحما طريا د دې پاره چې وخوري تاسو داغې نه غوخه تازه وتستخرجوا منه حليه تلبسونها او راو باسه تاسو داغې نه سامان زیورات چې غوندې تاسو هغه لاره سمندر کې یو پیدا ده چې تازه مې ترانی سي او مې لفن کې چې تازه چې زور شي کنه هغه خو بیا خلکم بدخکاری نو دا تستخرج منه حلیتن یو پکې دا پیدا ده چې تاسو ته تازه تازه غوخه راو باسي او دویم ساما زیورات ته راو باسي سمندرو کې سره ډيري تلبسونها چې غوندې تاسو هغه لاره نو سوال راځي چې سړو د پاره خسر ناروا دي او دلته تلبسونها سړو ته وای چې تاسو یې غوندای نو سړو له خسرا چول ګناه ده جواب زنانه اچي تاسو نو بیا خو د مذکر سی غواله راوړه زکه چې زنانه زینت سړی د پاره کوي یا غتا سره یو زی وسیږي نو زکه یا بوجه پتا ده کنه خزه خسرا چې خوراوړي ولسوک خوند ولا راوړي کنه ځان له په خپل نه راوړي تا ته وای چې دون سره ولا وکا او یا وای مال وکا نو دا بوله تر راوړي نو زکه تلبسونه هاوي ها وترل فل کما واخر فيه ویني بت کشته اسلون کې بوله را په دې سمندر کې وبشلې او مخ کې روانه دا وب الله داسې سیستم باندې پیدا کړی وي چې ګوره کشته پکې مزل کولې شي کدا پکې نتل لنه بیا به خلک پکې څنګه ګرځیدل ولی تبتغو من فضله او دې د پاره چې ولټوي تاسو د فضل د الله نه زئی تجارتونه پکې کوي نن د ټولي دنیا نه لوی تجارت په سمندر باندې جاری دی ها وانهار او پیدا کړی دي نهرونه پزمکه کې وسبولن او لاري لعلکم تهتدون دې لپاره چې تاسو خپل مقصد ته ورسئ منزل ته ورسئ ګوره الله د لارې پیدا کړی چې ته په خپل ځای ته ورسې لار نه نو تک په ګنټه کې نشیتلې لارې نو پر لګ وخت کې ولاړ شي او چې لار سمې نو ډیر زر بلاړ شي او چې زمونږ د مانکې لارې نو له بدله پوخ کی پوه شوې زمون کله هر طرف نه د لارې ګاډي وړي لکه د ټولو نه مخ کې د لارې غم پکار دی نالې به وشي بل زه به وشي خو چې لار سم او زمون پښتانه د کور به ډیر خيسته جوړ کی خو نالې مخ ته نشي سمولې هغه لار به ټوله ګډه وړي کور به کلاو کې او لار به تنگ کی حالان کې لار چې دی هغه کلاو کا کور د تنگم پروانه کوي ځکه چې هر شی به کور ته رسی نو چې تا لار تنگ کړي دا نو ته به خالی کور ته ځې او نور هر شی به بل ځې کی گاډي به بل ځې کی د خریغه گاډي به هم کور ته نه ځي اب هم چرته بل ځې کې ودرې نو دا څه کار دی الله وعلامات او نور نخیری د الله د قدرت ډېری وبالنجم هم يهتدون او پستور باندې د لار مومي یو خدا چې سفر کې پستورو به پخوانو خلکو لارې معلومولې دویم دا قبله په معلومه یهتدون د قبله طرف په معلومه افمن یخلق کما لا یخلق اوس دولس دلایل ذکر کړل نو اوس تفریح افمن یخلق آیا غسوک چې هغه پیدا کوي مخلوقات کمل لا یخلق کې دیشي په شان دا چا چې هغه اسم نشي پیدا کوله الله دا دومره کائنات پیدا ک غیر الله سره پیدا کړی چې ته یو چرګوړې پیدا کړې مچ خو به پیدا کړی کنه قران خو الا یخلق ذبابا مچم نشي پیدا کول نو ته دا دواړه څنګه برابرې افلا تذکرون دومره تاسو پندو نصیحت نه لای و ان تعدو نعمت الله لا تحصوها مړه کم کم بد ته یادې کچرته تاسو شمارې نعمتونه د الله نو نش شمارلې غیلرام یقینا الله خامخا بخنه کون کې مهربان دی والذین ویل دی کنه الذین اسم موصول دی دا د عربی قاعده ده چې دا د اشخاصو د پاره استعمالیږي دا د بوتانو د پاره نه استعمالیږي आवाज نه بوتانم پکې داخل خو اصل پکې اشخاص هغه کسان چې د یرا مدد کوي ما سوا د الله نه لا یخلقون شیئا نشي پیدا کولای څه شي لره او هم یخلقون او دوی پیدا کړی شوی دي باز وی چې دې نه مراد بوتان دي نو یو تاسو کما چې ته نیکان خلق ته مراد نه دي لکه ستاسو مطلب دی چې نیکان خلق یې څه شي پیدا کولای شي یو ولی داسې ما ته وخایزا نور خو پرې د چې یو مچ پیدا کړي ما ته وخایزا یا یو انسان یا یو شی په کې روح چولې بزا څوک شته راسي مخلوق پیدا کول والا صرف څوک دی الله کاغه نبی دی ک ولی دی نو هغه داسې نه دی چې شی موجود کی پیدا کی د زیرو حشیاو کی اموات غیر احیا مړ دي ژوند نه دي و ما یشورون ایان یبعثون الکا چې مراد ته بوتان دي کنه باز خلک خلق له پر غړې دل سترګو کې تلی منډي ولی درو وې ظالما ګوره و ما یشعرون ایان یبعثون بوتان را پورته کیږي نو وما يشعرون ايان يبعثون ولي وي دینه مراد دغه خلک دي چې دا خلک او تر مدد شي وي هغه په دیم نه پیږي چې کله برا پورته کیږي د خپل ځانم خبر نه دي او یشعرون ایان یبعثون دا ټول صيغه د وو نون سر راځي جمع او دا قانون دی چې اکثر وو نون سره کم شی جمع کیږي نو دا د ذویل عقول د لپاره استعماليږي وای نو وای الہکم الہ واحد الہ تاسو د الہ یک یو چې الله دی پس هغه کسان چې مان لري اخرت باندې قلوبهم منکرا زړه د هغه منکر دي د خبره نه مشرک په دې خبره ډیر چوي چې وی الله یو دی او یو هغه ته الہ وایا هغه سره بل څوک مشرک وا عقیده واورا الله نه بغیر نبی ولی انسان پیره او ګټه او بوت او ارشه چې دی اغه له د الله صفت ورکول دا شرک دی هر صفت چې ورکه دا نه چې خالی بوت لوي شرک دی او که مخلوق لوي ورکه نبی له یا ولی دا به شرک نه قلوبهم منکر ازونه داغي منکر دي د دې مسلې نه او د غزان غټ غنون کې دي لا جرم خامخه یقینا الله پويږي پاغه چې د یې پټي او پاغه چې د یې ښکارا کوي یقینا د الله مين نه کوي د تکبر کوونکو سره ځان غټ غنون کو سره و اذا قيل لهم زجر په انکار د قران کله چې ویلې شې د تمازا انزل ربکم سره لګلې رستا سراب نو دای سوی قالو اساطیر الاولین الله د مؤمنانو باره کې چراغلیو اغه نه تپوسو کې ستاسو رب سره لګلی دی وی خیره د خیر کتاب را لګل دی او دا سوی اساطیر الاولین کې سیدی د پخوانو ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه عاقبت داري دې د پاره چې اوچت کې د بوجونو خپل پوره د قیامت پرز او د بوجونو دای کسانو نه چې د گمراه کړیو بغیر د علم نه چې دا مولا او شاګردان ټول ګناګار به ولی دا او زیات په پکې هغه استاد ګناګاری چې خپل د شرک او د بدعات او بوجونه مو او شاګردانو لم داسې عقیده جوړولې دا غي هغه ګنابم د دی هغه به پاک نه دی د ګنا نه خو هغه به په دې ګناګاری چې د ول به دلیل خبره د دمنله ليحملوا اوزارهم کامله یوم القیامه د دې لپاره چې اوچت کې د بوجونو خپل پوره د قیامت پر از او د بوجونو د کسانو نه چې د ګمرا کړی دی بغیر د علم نه خبردار ډېر بد دی چې د یو چتای قد مکر الذین من قبلهم زجر په افعال د مشرکینو او تخویف دنیوی همیشه دا سه خلکو چې د الله د دین خلاف تدبیرونه کړی دي الله تبا کړی دي په تحقیق سره تدبیر کړي واغی کسانو چې مخکې د دین او فات الله بنیانهم من القواعد پس را راتللو کړل الله داغه آبادی ته د ویخنا یعنی د الله حکم تراغه او هغه بادی ول د ویخ نه راو غرزول فخر علیهم السقف پس راو غرزدل پاغي باندې چتونه من فوقهم د پاسه د دینه یا خو مراد د دینه هغه آباده د نمرودو چې هغه ویلو زخه جماو ز چې دینو دا وې بز چې دینو وی جنت جوړو مو دا کوم واغه کوم نو هغه پیرا پریوت او یا تمثيل له علما وی چې مراد ته عذاب په الله پاک را وستا هلاک لله چې چا بس خبر او کړنو ته بس هم شلې دی دای وله ولی پسې دا ویله ولی پسې دا وی نو الله وی وسې را ولا کم دي اين شرکای یا تو تشاقون فیهم چې تاسو به حق پرستو سره دښمنی کوله د هغه په باره کې چې د سره مې پدې نه لګي چې د هغه پسې لګي پلاني پسې الکا هغه شرکا الله وی وس پیش کا زمنګ د اچا سره زد نشتا خو زمنګ د الله د توحید سره مینا ده چې څوک هم څوک د الله سره شریکي منګ به انکار زکا چې د الله سره څوک شریکول دا کفر دی او موږ د کفر مرګرتیا کله نه دا شرک دی او موږ د شرک ملګرتیا کلم نه کوو الله ويقول اين شركائي الذين ابو يلا كم دې کې شریکان زما کسان چې وای تاسو تشاقون فيهم چې دشمنی بم کوله زما د پیغمبرانو سره داغي په باره کې وای باغ کسان چې ورکړې شه ورته علم یعنی ملائک او مؤمنان به وای چې ځنکدن په حالت وخت کې به بیا دی ایمان راوړي او غاړه وکی دي شرک به پریری خدا ول بیا پیدا نه ورکي چې دنیا کې نه پرې خوده د دې داسې مثالی لکه یو غل چې ونی سي نو تاڼه کې خوار غل ته بيو باسي بیا یې معاف کوي قاتل چې قتل وکي نو تانا کې خواري او توبه او باسي ما زیاته کړې ده ما غلطي کړې ده ما بیا بداسې نه کیږي نو معاف کړي نو چې کوم انسان په دنیا کې توبه و نستا د مرګ نه مخکې مخکې د مرګ په وخت کې کډېری توبه او باسي بیا کار نه کوي قیامت کې ګډيري توبه وباسي بیا پیدا نه کوي الذين تتوفاهم الملائکه هغه کسان چې روح اخلي دا غینه پرشته چې ظلم کوونکي خپل ځانونو باندې یعنی شرک کړي کوپر کړي فالقوا سلامانو کې به دیغه غاړي لرا د مرګ په وخت کې اسلام به قبول کی وای به ما كنا نعمل من سوء انه مونږه چې عمل کو مونږه بد بلا بشک ان الله یقینا الله علیم بما تعملون په دې پاره چې تاسو کوم عملونه کوی اوس کته ډیر انکارو کې چې موږ خو یو ګنام نه دکړو موږ څه کړی دي الله یې ما ته معلوم دي کنه پرشتو لیکلی دي فادخلوا ابواب جهنم تخوی په خوروی او به ویلې شي دایتا د مرګ په وخت کې نو ګوره دلته د مرګ په وخت کې چې ورته ویلې شي نو فتحلو ابواب جهنم دنه شي دروازو د جهنم ته نو جهنم خو قیامت کې وي او دلته ځنکدن په وخت کې وته فتحلو دینه مراد شو د قبر عذاب چې څنګه مړ شي په قبر لذي کنه نو اقا قبر به تر جهنم نه چې دینو یو کند جوړ شي القبر روزه من ریاض الجنه او خفره من خفر النيران قبر یا د جنت د باغچونه یو باغچه ده او یا د جهنم د کندونه یو کنده ده نو دینه به مراد شو د قبر عذاب دن نشي دروازو د جهنم تا خالدین فیها مشوي پای کې فلبئس مسوى المتکبرین پس ډیر بد دی زید تکبر کونکو او به ویلې شي هغه کسانو ته چې ځانې بچ او ویلې شو هغه کسانو ته چې ځانې بچ بچ کړو د شرک نه ما ذا انزل ربکم سره لګلې د تاسو رب قالو خیرانو هغه وی د خیر کتاب ګورا مؤمنانو نه تپوسو کې رب سره لګلی دي هغه وی د خیر کتاب او چې د نورو ته ویل شي رب رب سره لګلی دي وې د قصې نو ضرب قانون خو یو خو خلق بدلو کنه تاسو تما ویلی باران یو شان وریږي خو ځمکه لاندې یو شان نه نو بازو کې زغی زرغونیږي او بازو کې خيسته فصل زرغونیږي نو د رب کتاب په باز خاص سر کې نو هغه د خیر کتابو او باز چې کافر دي دنن خراب دي نو هغه د تش قصې دي مړ نور پکې زنيشته دي للذین د پاره دا کسانو احسنو چې خيستا عمل کړو په هذه دنیا په دې دنیا کې حسنه خيستا بدلوي په آخرت کې او خامخا کور د آخرت غوړه ده او ډیر خدای کور د متقیانو نو متقیانو کور کم یو دی هغه د جنتونه چې جنات او عدن جنتونه د امیشګری وي چې دنه کیږي بدیا غیتا بېږي بلاندې داغې نه نهرونه د د پاره وي پای کې هغه څه چې د یې غواړي کم شي چې د شوق تکیږي دارنګ بدل ور کوي الله متقیانو ته الذين تتوفاهم الملائکه اوس حال د موحدینو ذکر کوي د مرګ په وخت کې هغه کسان چې روح اخلي داغې نه ملائک طیبین خوشاله خوشاله وای خوشاله وای و چې زه د رب په دربار کې پیش کیو غم به وسره نه بلال رضی الله عنه چې وفات کېده نو هغه به وشي پیراله دا سه و چې خبره کوله نشوي او لګ لګ پویده نو کور والای جړل چغي والی حضرت بلال سویلې شونه زکه چې غنودګي غونه واپی چې کله لک سر کې شوخه شو نو خزه ته وی دا چغې دی والي والي نو ته چې مړ کې دي نو ما بچغه نه والي حضرت بلال ورته وی نو لیونای چې یو سړی مزدوریو کی او بیا مازیګر اغلم مالک پیسې ورکړي خپل دیاری نو هغه خوشاله کې خپای نو خوشاله نو چې مال زما الله پاک زما دغه مهنت او دغه عمل بدلو مزدوري راکې نو ته جاړې وې څه مطلب وې منګ دنیا کې تکلیف تیر کا امیه او کاپیرانو موږ له قسمه قسم تکلیفونه او سزاګانې راکړلې د دې دین په خاطر دا خو موږ د دې رزه د پاره دا کوشش کوو چې د مرګ نه پس به موږ ته داغي بدله ملاويږي نو په جون خو داغي بدله نه وي مرګ نه پس ملاويږي نو ته جاړې دا خو د خوشحالي ورځ ده هغه خلق داسي ابو حازم رحمت الله علیه تابعیو سلیمان ابن عبد الملک ته تپوس کړو ما لنا نکره الموت یره دا مرګ ولی منګه دومره بد غنو د مرګ نه ولی یریګو ادا خلق ولی مرګ ته غاړه نګدي هغه وی زکا تاسو چې دینو دنیا آباده کړی دا او آخرت هم خراب کړی دی او څوک چې د آباد نوران لذین خود خپي تاسو خو صرف دنیا له توجه د بادشاهانه وای کنه او چا چې دنیا ورانه کړی او آخرت ځان له جوړ کړی هغه د مرګ نه یری هغه مرګ ته تیاری نو دا طیبین معنی خوشحالی په دې چې د رب په دربار کې به پیش کیږي او الله براله بدلی راکړي یا طیبین معنی په داسې حال کې چې دی پاکي د شرک نه او د مؤمن نه چې روح وزي ډیر په خوشحالي ووزي اکثر د د په شوندو خندای چې کله د روح وزي او هیڅ تکلیف نه او کافر دا غډیر تکلیفي ولی ځکه چې د کافر روح له پرشتي په ناکاره شکل کې راځي هغه یې ریګي دا غینه او مؤمن له په خسته شکل کې راځي هغه ته خوشاله نو دا معنی هم د طیبین چې مرګ به اسانی یقولون سلام علیکم وای بدا پرشتي الله الله اوله د کامیابی نه خیدا ده چې پرشتي به توي سلام دی پتا سو باندې ودخول الجنه لا وفات شوه نه ده او توي دن نشي جنت ته په سبب داږي چې تاسو وای چې کوم عملونم کول ګوره مرګ پس ډایرک جنت چرته نو څنګه چې دی وفات شو نو دا غنیمتونه او خوشحالي د قبر ته مراد دي صحیح شو وې دی عذاب قبر نه مني منګه عذاب قبر منو ثواب قبر منو خو ستا پشان نه پوه شوې منګه هغه منو چې کم د شریعت نه ثابت دي الله الله دن شي جنت ته په سبب داږي چې وای تاسو چې کوم عملونه هم کول هل ينظرون الا ياتيهم الملائکه تخویف دنیوی هل ينظرون د انتظار نه کې الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا کافر یادې ښا مگر د دې خبرې چې راشي د تپرشتي د دې د روحونو د غستو د پاره او یا راشي از امر رب کمانا عذاب درفستا نو الا بد ایمان راړي بیا خو ایمان پیدا نه کوي دارانګه کار کړه واغې کسانو چې په خوا د دینو وما ظلمهم الله ظلم نو کړي په دای باندې الله لیکن دوی په خپل ځانونو ظلم کوونکي په سوره سي داغي ته ناکار عذابونه او سزاګانې داغي چې کوم عملونه کړي او حق به مراګیر کلاغي لرا ما کانو به استهزئون سزا داغي چې دوی پای پورې چټوکي کولې ما کانو ما سزا داغي کانو چې دوی به پای پورې استهزئون چټوکي کولې وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء اوس دویم باب دی تر وصل وختمات پوری په دې کې رد دی په دلیل باطل د مشرکینو دی اولنی آیت کې او بیا دلیل نقلی به ذکر کې اجمالی پشپک درشتم آیت کې رټول انبیاونه بیا زجر باور کی په انکار د آخرت 38 آیت کې بیا زیره باور کی مهاجرین ته یو سلوختم آیات کې بیا جواب د هغه شبهه نه چې کومه پر رسالت باندې راتلا او بیا تخویف دنیوي په 45 آیت کې اول زجر به شرک او جواب دا غي د سوال وقال الذين اشركوا ويغ کسان چې شرک کړي دي او امام زجاج وی دا قول داغه استهزاءن اسه مسخرو د پاره به دا خبرې کولې خلاصه د قول دا دا یره جی ته خو مونږ ته وی چې شرک ناروا دی او دا دی وغری او دا عمل ناکاره دی او دا داسې دی خو مونږ ویو چې زمونږه د عمل د الله پاک خوښ دی ولی زکه وای کده الله خوخه نه وا نو موږ به بالکل شرک نه وکړي خو موږ شرک زکه کوو چې موږ له توفیق د شرک کولو لپاره الله راکړي که چرته د الله دا زمونږ عمل خوخ نه وي نو دا توفیق به موږ له الله نه راکړي موږ یې زکه کوو او تاسو ته مخکې ما دا خبره کړې و چې مشیت دو قسمه ده یو رضائی ده او یو ده مشیت ارادی رضائی دی ته وی چې الله یو کار پیدا کی او د الله خوخي هغه جدای او یو دای چې الله یو کار پیدا کی د چانه صادر کی خود الله پاک خوخ نه لکه ما تاسو ته مثال ویلو چې الله پاک شیطان پیدا کړی دی خدای الله خوښ دی کافر پیدا کړی دی نو د الله خوښ دی دا کفرم الله پیدا کړی دی خو کفر د الله خوښ ولی قران کې الله پاک وایي چې ولا يرضى لعباده الكفر او په دې خبره سوچ وکي یقین وکي د اهل سنت والجماعت د علما او عقیده دادا چې خالق د خیر او خالق د شر د دواړو چې دینو هغه الله دی خیر هم الله پیدا کړي او شر هم الله پیدا کړي خو کاسب چې دینو هغه بنده دی ځکه خلقت دا کمال دی کسب چې دینو کمال نه دی نو الله چې خیر پیدا ک او شر پیدا ک دا د الله د قدرت او د کمال دلیل دی او کسب چې بنده د خیر کوي نو خیر به ته ملاوي شي چې شر کوي نو بس عذاب به ته ملاويږي لکه مثال په تور زبتا ته وې ما مثال ظاهر کې خارج کې چې ته پوه شې صرف لکه زهر چې چا جوړ کړی دی نو دا د سړی چې کم دی نو ګنا ګنا نه دا کړی دا د د کمال علامه ده چې دومره ناکاره شیزه پیدا کړي چې ګوره هغه ته استعماله چې شیله ورکه چې ته هغه وجه نه هغه وجلې کی لکه دی وخت کې زهريله شیزونه پسلونو ته نقصان رسي انو دغه زهر ته وړي هغه دوايانې او پاغي فصل باندې سپرې کې نو هغه شیزونه مړ شي یو ګلاس چې دنه په یو پم کې واچي او ټول پم نه زهر جوړ کی او ته بیا لګیای چې دا د پښې د پاره دا د وای دا او دا د چنجي د پاره دا او دا د ملخان د پاره دا کدا ته نه لري کې خو فصل تباکی کنه دا غخ کړی دی که بدی کړی کمال کړی دی اوس دومره تجربه پکې وکړه چې هغه په دیم سر شوک چې دی غنم باندې دوايي وو نو مارکونډي او غیاګانې به وچی کې او غنم بنه وچی دا جوارو نه بټولې غیاګانې ختمي کې او جوار به خطا زولاړي دا خو ډیر کمال کاری کړی ګنې خو ټوله یو شان بوټي دي نو ټوله نه وچی هغه نه وچی دا خو کمال شو خو کوس یو قمقل سړی ورمنډه کی او هغه یې بس یو بوتل به وس کما کنه او د ځان مړ کنو خلک سوی د ډیر زیاته و ولی دا بوتل د وس کسب دی کنه وس دا کسب د د چې دی دا خنه دی ا الله دې څه نه پیدا کی ځکه د بنده د خلقتم کسب دی الله په لفظ د کن پیدا کړي دا سره لکه چې د الله سره څه کارخانه او پای کې یو یو شی ورته یو داسې جوړي یو الله پاک نعوذ بالله لګیا دی نه الله چې وي کن بسغه موجود شي خو بیا هم خلقت خوشو کنه په لپس د کن باندې پیدا شو دا کمال دی کسب د بنده کار دی نو دا ناروا ده نو که څوک دا اعتراض کوي دا مې زکه ویله اوس یو سړی به موز نه کوي نو اوم دا وایي یرجی دا د الله پاک داسې خوخه ده چې زمونږونه کومه ګینه ساخه ویخه مو د سار ټیم کې را باندې خوب راولي بس ودمی کی او یرجی بس لکه دا په ما بوجي الله به دا خوخه نه ګینه د نور کار توفیق را کوي او د منځ نشي را کوله په الله دروغ مور اړه دا ستا د بی دیني علامه ده ها وقال الذين اشركوا يا کسان چې شرک کړي دي لو شاء الله کو خو خوي د الله ما عبدنا من دونه من شيء من به عبادت نه کړي ما سوا د دې الله نه دي شي نحنو نه به من کړي ولا ابا او نه نه به زمون پلارانو کړي ولا حرمنا من دونه من شيء نبو حرام کړي منګه ما سوا د دې الله نه شي لاره جواب الزامی اول کذالک فعل الذین من قبلهم دغه شان کار کړو هغه کسانو چې د دینه په خواو نو هغه الله پاک تبا کړل نو کدا د الله خو خو نو هغه به الله نه تبا کول فهل علی الرسول الا البلاغ المبین پس نشته د پیغمبر علی السلام مگر رسول لخکارا ولقد بعثنا فی کل امه رسولا په تحقیق سره لګلی دی منګه پاری امت کې رسول لرا په دې خبره ان عبد الله دا چې عبادت کوي یوازې د الله معنی ته سوچ کاوه کل ما جاء فی القرآن من العباده فمعناه التوحید شرک ختم شو واجتنب الطاغوت او ځان بچ کې د عبادت د غیر الله نه کل ما عبد من دون الله فهو الطاغوت بس خبره ختم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله خلق بیا دو قسم شي باز د دین هغه دي چې الله په هدایت کلک کی الله او ته هدایت کی او باز د دین هغه دي چې ثابت شوی په گمراهي نو هغه نه مني الله هلاک کی وما لهم من ناصرین او نبی د پاره سوک امدادیان توفیق نه ورکې ځکه چې اعمال د دې داسې دي چې هغه هدایت ته دراتلو نه دي وې د کندې زوی څه خو بویا کنه د دې بزه تا ته څنګه وې مخارج کې مثال خان اے الله رزق ورکې کنه خو چې یو سړی ناس دی او نه زمکه کری نه اړی نه پکې تخم غورځي اغل غنم ور کوي نه نو دې بسوي چې مال الله نه راکول خلک وي خدای دې غر کا الله د لزمکه درکړي او الله د وخت درکړو نو خه وتر ونتا ولې غنم نه کړ یم زجر په انکار د قیامت ښا لا یبعث الله من یموت چې نه برا پورته کوي الله غي چاله رچ سوک مړ شو کافران دي دی دومره د قیامت منکرو چې د قیامت پراتلو به قسم خوړ چې زمونږ د قسمی کې قیامت راځي قیامت نعمت نشته وای چې بس انسان مړ شونه بس ختم الله جواب کوي او دا خبره یاد کتا است ما په اصول کې دا واضح کړي وا چې د کاپیرانو یو ځل قسم دی لکه دا چې قیامت بن راځي او څوک به الله نه پورته کوي او الله ورته په قران کې درې ځل قسم خوړلې او اما اصول کې تاسو ته راړولې چې الله وي زبر داخله ژوند کوما نو الله چې اسیم وي پای کې دروغ نه نو چې قسم سره وي کنه نو بیا پکې شکم پاتې نه ده سیدا بیا خود یقیني شو نورم ولقد بعثنا فی کل امه رسولا سره متعلق دی څه مطلب په تحقیق سره لګل او مونږ پاری او امت کې یو یو رسول لرا صد پارا لک لیبین لهم الذی یختلفون فیه دې د پارا چې بیان کې دایته دا رسول هغه سچ دی په کې اختلاف کو نو دا متعلق شو داغه بعثنا سره ها او دویم دا متعلق دی د دې مخکې آیت سره چې دی ویلیو چې لا یبعث الله من یموت بلا وعدا علیه حقا دی ویلی چې نه برا پورته کوي الله غي چاله را چې مړ شو الله وی بشک به الله را پورته کوي دا وعده د په الله حقا سلوي را پورته کوي نو ليبين لهم الذي يختلفون فيه د دې لپاره چې بیان کې دی تاغه چې و دې چې اختلاف کو پاغي کې وتوي چې ته دې ځکه تا خطا کړې د دې ځکه دې کړې دا وليعلم الذين او دې د پاره چې پوهه شي هغه کسان چې کفر کړي دې یقینا دې او کافرا یقینا دې او دروغجن نو بهترینه توجیه پکې دا دویمه ده اگر چې اولم صحیح ده یا سړی نو دا خو ته وې کنه الله وې انما قولنا لشیء یقینا وینا زمنګ دی یو شی په بار کې وای د یو شی په بار کې هغه د دای ز اردنا هو کله چې موږ داغه اراده وکړو ان نقول له کن فیکون دا چې وای موږ هغه ته موجود شنو پس هغه موجود شي چې الله یو کن لفظ وینو ټول مخلوقات برا پورته شي دانه د غنی چې یو یو باندې به با صورت یاسین وای نو بیا برا ژوند کیږي دینه مراد علماوی اغاول هجرت دی چې مکش حبشه ته صحابه وکړو من بعد ما ظلمو پس داغه نه چېږي سره ظلم کړی شوو فی الله معنا فی دین الله فی رضا الله د الله د دین د حفاظت د پاره هجرت کړی دی لنبوی انهم او کله کړي پس داغه نه چې دای سره ظلم کړی شوو هجرت الو لازمی شي چې تاسو سره خلک زیاتی کوي لنبوی انهم فی الدنیا حسنا خامخا زیب ورکو منګه دی ته په دنیا کې حسنا خیسته زی د خپل کلی نه بول الله بل ځکه خپل زی ورکی مدینه ته صحابه تلیو حبشه ته تلیو د مکې نه ول الله خپل زی نه ورکړو یا علما ویل نو بو انهم فی الدنیا حسنا خامخا زیب ورکو منګه دیته په دنیا کې خيستا ان رزق حسن به ول ورکو ها په مکه کې به لازان ستړی کوو مهنت به کوو او مدینه له چې بیا لاړل نو نبی علی السلام به مهاجر د انصاری سره ملګری کو هغه به وتویل راځه زما مال بنیم کو کور بنیم کو هر څه به وسره نیمول ګټله به مهاجر انصاری او نیموله به مهاجر سره خپل به نه خوړو په دای به خوړا یاغه زه خسته داده چې الله به په دشمنانو غالب کی که مکه کې وینو غلبه نشو حاصلولې هجرت وکړو په مکه م الله غالب کړل ولا اجر الاخره او خامخ اجر د اخرت چې دینو اغلوې ده کاش کدی پیدا دا خو د دنیا پیدا ده د اخرت پیدا د دینم لوی ده هجرت ته الله رضا ده پاره کې الله به نه خرابوي الذين صبروا على ربهم يتوکلون دا کسان دي چې صبر کړو په خپل وطن پرې خودو خپلوانو پرې خودو یا په تکلیف د کافرو باندې او په خپل رب باندې ځان سپاره وما ارسلنا من قبلک الا رجالا دا جواب د سوال دی سوال دا دی چې رجی ته زکه پیغمبر نه چې ته انسان سړی پرشتہ ولې ناراضي جواب وما ارسلنا من قبلک الا رجالا ندیر علی گلی منګه مخکستانه الا رجالا مگر سړی یعنی د اهل الكتابونه چې ته مخکنی کتابونه راغلی یا اهل الذکر معنا اهل العلم د علماونه یا اهل الذکر معنا د قران والاونه کتا سو نه پويږي نو چې نه پیږي په یو خبره نو د عالم نه تپوسو کا او چې په خپل هم نه پويږي او عزت تقلید هم نه کوما نو هغه سره بیا سکه یو سړی په خپل پویږي خو زه پویږي چې نه پویږي او د بلم نه مني نو هغه نه بل غټ جاهلی بیا نو هغه خلک چې هغه نه په قران پیږي نه په حدیث پیږي نه په صرف نحوه معانی منطق پیږي یو علم مسره نشتا صرف چې دنو په دنیا په کار پیږي او هغه وای مونږ امامان نه مونږ تقلید نه کوو د سی وایا چې د امام ابو حنیفه تقلید نکوما او د دې زمانه د مولا تقلید کوما دا سی وایا تقلید خو خود کې ځکه تا ته خو دلیل نه دی معلوم کتا ته دلیل معلوم نه موږ عزت مقلد نه تا دلیل نه خبره معلومه کړې ده نو دلیل ته پیژنې یو آیت ته وایې زمانه او یو حدیث وایې ته په ټکیم نه پیږي را لیګیل الله پاک انبیا بالبینات په واضح دلایل او زبر او په صحیفو باندې په کتابونو باندې وانزلنا الیک الذکر اوس ګورا را لګلې د مونږه تا ته الذکر ذکر لره چې قران دی دینه مراد شو څه شي قران عظیم یو شو لتبین للناس ما نزل الیهم د دې لپاره چې ته بیان کې خلکو ته هغه چې نازل کړي شوی دی دایتا نو چې نبی بیانې نو قران تفسیر په حدیث سره او کې نو هغه ته سوی حدیث حدیث شو ولعلهم يتفکرون او د دې لپاره چې دا خلک سوچ او فکر نه کار واخلي نو کدا سوچ فکر اجماعیو نو اجماع شو او کدا سوچ فکر انفرادی دی نو څه شو قیاس شو ابو بکر جساس لیکلی دی چې دا سلور واړه دلایل د دین معلومیږي نو دا سلور واړه د شریعت دلایل دي ها خو اوله مرتبه د کتاب الله دویمه مرتبه د سنت رسول الله دریمه مرتبه د اجماع سلورمه مرتبه د قیاس والاصل الرابع القياس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه څلورم نمبر کې بیا قیاس دی چې هغه د درې اصولونو مستنبط دي نو یاران رالل دارسنه مخکې په قیاس شروع کړل الکه چې نشته نو قیاس ته ضرورت دی اول من قاسا په مقابله النص الابلیس اول قیاس خود نس مقابله کې ابلیس کړو چې الله وتعالى سجده وکړه امر او تنخ کاری وې زته غواره ما غلط تنه من نار ما غلط تنه وروره خړیو بولاند میان دي الله الله اف امن الذين مكروا السيئات اف امن الذين قران موجودی نو په قران کې به تعویل نه کې د امام سے مذهب دا ده پس شي کې به تعویل کې په حدیث کې به تعویل کې اصول باندې څوک نه پیږي نو چې دا راولېږي نو موږ له په قران کې تعویلات شروع کی وای نه په د سمه نه دا او نه په د اسماء دا نو دا خو ته قران کې تعویل کې نه په تعویل په حدیث کې وکتا ته د امام سے وصول نه معلوم ته څنګه حنفي افا امن الذين مكروا السيئات دې ته څه پته خو چې مشران نه ساوري دلی هغه زوتې افا امن الذین آیا بیرکیږي هغه کسان مکرو سیئات چې غي تدبیرونه کړی دي ناکارا ان یخسف الله بهم الارض دا چې اومنډي الله تعالی دی لره په پزمکا د دین به یری کیږي او یارا بشه د تعذاب دا غزه نه چې دی په نه پويږي او یا خذهم فی تقلبهم یا بونی سه الله دایلار په زیاده وړې دور وړې دود دای کې یا لا تخوف مان په خوف او په یرا یرا به پر راولی یقینا رب ستا خامخا شفقت کون کو میرا باندې اولم یرو الی ما خلق الله اوس د دې زین دریم باب آیت 64 پوری پدې کې دلایل عقلیه ذکر کوي درې او دلیل وحی ذکر کوي سره د دعوی د توحید نه زجر ذکر کوي به شرک او دارنګي بیا زجر ور کوي په شرک فعلی او په شرک بالملائکه بیا تخویف دنیوي په یو شپه ته کې بیا تیزی پیغمبر علی السلام ته په دعوت او تبلیغ درش په ته آیت کې او بیا ترغیب قران ته په څلور شپه ته کې او خاص الله د پاره سجده کوي هغه څه چې اسمانونو کې دی او هغه چې زمکه کې دی من دابتن د زناورونه والملائکتو پرشتیم چې دین الله ته سجده کوي الله اکبر الکه دابه کې هم ملائکه وی کنه دای دوباره مستقلا ذکر ذکر کړي چې دا رد کې په مشرکین بالملائکه هغه وی چې پرشته د الله نور ندي الله په هغه امرت کې چې ګور هغه ما ته په سجدو پرتی دي ام زما مخلوق دی ما ته بيدار دی والملائکتو پرشته وهم لا یستكبرون او دا صفت د ملائکو دا ملائک چې دینو د ځان غټ نه غني یا خافون ربهم یریږي در خپل من فوقهم چې د دې د پاسه ده یا په دې زورور ده ويفعلون ما يؤمرون او کيدا ملائک هغه چې دایته حکم کولې شي نو ګور پرشته هم د الله تابعدار او نور مخلوقم وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين دا دلیل وحید او رد شرک ویلی نه الله تعالی منی سه خدایان دوا انما هو اله واحد یقینا الله دې الہ یکیو فایا یا فرحبون پس خازمانه ویریږي وله ما فی السماوات بل دلیل د دې الله اختیار کې دی هغه سچ اسمانونو کې دی او زمکه کې دی وله الدین واسبا او د الله د پر دین دی همیشه یا دین دی لازم او واجب یا واسبا معنا خالص اف غیر الله تتقون اي بغیر د الله نه د بل چا نه تاسو یرا کوي وما بكم من نعمت فمن الله زجر په اقوالو د مشرکین هغه چی په تاسو کم نعمت نو فسغه د الله د طرف نه دی بیا کله چې ورسیږي تاسو ته تکلیف نو دی الله ته پر یادونه کوي الله در باندې نعمتونه هم کړی تکلیف کې راګیر شي بیا هم دی الله ته پریادونه کوي تچ ارون مینه تو زاری کوي ثم اذا كشف الذر عنكم اوس بیا تکلیفونو کې خو چغي وباسي نو بیا کله چلري کې الله پاک تکلیف ستا سنا اذا فريق الناس پيوډل منکم ستا سنا بربهم يشركون د خپل رب سره چې کم دی نو شرک کون کی بیا تاسو الله سره شرک کوئ ليكفروا بما آتيناهم عاقبت داشي الله اکبر ګوره تکلیف تلری کې نو بیا تکلیف وخت کې مینت او جړاو پریاد الله ته کوي چې تکلیف تلری کی نو بیا د الله سره شریکان پیدا کی دا د مشرک کار دی دا د پلانی په وجه امام الوزره المانی کې لیکي وای ما ته یو شیخ وې لکه نه یو پیر زاغه وخت کې وړو کې ما وای چې کله در باندې مصیبت راشي نو الله ته چغې مو د سزاله ولی وای مړه الله پاک چې ده نو هغه بتی او نصرت ده هغه خو چې کله لاله بادشاہ ده نو نو بادشاہ سره د چا سوې مده نو چې کله ازل لرال نو ستا خبره به مني بلکې اولیاء تر آمدد شوایا نو ولی بس تک پټک باندې ده ډیر زر را رسیږي ځکه دې خو نږدې ده کنه او بل داغه نه کته مرتبه والا ده نو دې کرار شي او الله چې وی من لخده کې نه نه مني چا په سره امام علوسی رحمت الله علیه وی وی زما د دې سترګو نه وبدا سي اوخ کې وبې دې د دې شیخ د دې خبرې د وجنه او بیا وی یا الله پاک د دسې ظالمانو گمراهانو شیخانو نه موږ محفوظ کا چې د خلق عقیده تباہ کړي الله والله ناسا په وړل د دینا په خپل رب سره چې د نور مخلوق شریکان کوي لیکفروا بما اتیناهم سمر شرکی خبره وي الله دې د پنځپیر شیخ سے په قبر باندې کروڑ ها او رحمتونه راولي دا خداغه مرد مجاهد مهنتو په دې ځای کې چا د توحید خبره کولې شو او چا د شرک رد کولې شو او چا د سنت خبره کولې شو او د بدعت را دي کولې شو چې چرته د توحید عقیده د چا ده او دارنګ د سنت باندې برابر دی نو کاغار ډلې سره خودی زینب دا پیس حاصل کړي دا دغه شخصیت چې کم دینو د مهنت ثمره او نتیجه وا اوس خلک را لګي وي اشاعت والا شرک او اشاعت والا بدعت کې لکه بدعات نه خلک چې خلاص کړي دي نو هغه د اشاعت والا خلاص کړي ته پیګی نه ته تاریخ وګوره په دې ملک کې چې د بدعاتو نه خلق ته نجات ورکړي دی او په بدعاتو مناظری کړي دی هغه اشاعت والا دی په شرکیاتو مناظری کړي دی او شرکونه ختم کړي دی اشاعت والا دی داغه جماعت دی چې په دې کې درو د پاره ام چې دینو مشرک او بدعتي نه پیدا کی دا د موحدینو جماعت او دا دغه خلکو جماعت چې په سنت باندې مېنی تالله الله وی زماری قسم په الله خامخه تپوس به کولې شي د دینه تپوس به کولې شي تاسو نه په بار داغه سکه چې تاسو وای چې کم دروغم جوړاوال د دې د تپوس رښتا الله وی ويجعلون لله البنات سبحانا غنی دی او ګرځي الله د پارنونه رد کوي په مشرکین بالملائکه بنو خزاعه او بنو کنانه دا دوه ډلې وې د مشرکانو د دې عقیده دا و چې دا ملائک چې دینو دا د الله نو نری الله په رات کې وګوره په څنګه طریقې سره کوي ويجعلون لله البنات ګرځي دی الله د پاره نونه ان ثابتې نونه چې دا ملائک د الله نونه دي یو رات سبحان پاک دی الله د نونه نام بالکل الله د دینه پاک دی ولهم ما یشتهون دوی مراد دای د پاره غدي چې دای خوخی الله وی چې عجیب انصاف خو در سره دی زما خو نه ځامن شتا او ننونه او نه مې ته ضرورت شتا وې به انصافا ته چې چې پرشته د الله نونه دي نو ځان له خو ځامن خوخه او الله لنونه خوخه هغه له دنونه ثابتولې چې ورته ویلې شي لور دې شوی دا نو ډیر خپکیږي او د خفګانې دا مخ تور شي یا توارا من القوم ولی چې په لور باندې نه خوشاليږي په زوی خوشاليږي یا توارا من القوم پټيږي د قوم نه من سوء ما بشر به د وجه د بد غنلو داغه نه چې زیر ور کړی شوی د تپاغي باندې چې څوک را تونوي چې مبارک شه ايوم سکوه علی هونن ام یدسه فی التراب ځان سره سوچ کوي چې ای سره کې دلاره سره د ذلت نه کنه خخه کې دلاره په خاورو کې الا سا ما يحكمون خبر دا ډېر بدیغه چې دې کومه فیصله کوي نو الله وی لور خو خپل دومره بده غاڼي او الله له ثابته الله دا د جاهلیت طریقه وا زمون پښتانه وجنې نه اگر چې باز جوهلا خود مرګ نه مخ ناړي هغه مخ کې تاسو به کتلیو په خبرونو کې راغلیو چې په یوځای کې یو زنانه لور پیدا شوه او په هسپتال کې چې د چالور ونه غپلار په ډزې وکړه او ماشوم لورې مړ کړ ولی وې تالور ولې راوړ زوی به راوړ نو دا د خزي اختیار دی چې به زوی راوړي یا بلور راوړي کدا د رب تقسیم دی نو باز خلک هوسم داسې کوي جاهلان په خوابم وجلې او دارنګي پریشان وو په ا پښتنو کې دا مرستا چې زوی ته ډیر خوشحاليږي او لور ته نه چې زوی وشي نو شپه به او ورور پس په دزو بون خلی ټول خلک به خوب نه را پاسې لکه څه چل شوی دی سار به بیا پته لګي چې دا د پلاني زوی شوی بیګا او په میاشتو میاشتو مبارکۍ نه ختمي او چې لور شي نو لاغي به میاش شي او تبه په گاوان کې تبه نه خبرېږي چې زوی نو د هسپتال نه به ټلیفون نه کوي بس ابلانی راغلی ولا پلاني زوی وشو او چې لوري وای ډاکټر لتلی خو الله خیر کو خیر شو خیر مطلب دا چې خزم مړه نشوا بس دا خیر شو او نور دانه چې ماشومه وشو شکر دی الحمدلله کنه دا زمونږ د پښتنو کار زوی د پاره ارسنه قربان او لور د پاره جدن یو کیلو مټی عیب نه تقسیم عجیب دي او زه خو چې سوچ کوم زامنوم دي خو د زوینا د مور او پلار د پاره لور هغه ډیره پیدا منه خدمت ولکه پښمنی زه سوچ کوم غنا نو دا سمره خلک چې لکه دې ټیک د زخپل کور بیا نه یادو خدا سي زوی به زوګو نه خي چې هغه را پاسېدل د مور سره پښمنه تیاری هغه لکه وده دی او بیا به مور پاسې پاسه بچو پاسه بچي کنه به کله په یو ډراوړو کا او نو نو ګورن نو مېندو سره ټولي لګیای کنه مخ کې نه را پاسې دی او کله سره ډوډۍ تیارې او کله سره چای او کله ترکاری او کله یو شی د مور او د پلار د پلار جامع او د پلار خدمت ټول لور کوي په کور کې د مور خدمت ټول لور کوي ټیک د دا د پردې مسله ده چې بار بنه راوځي نو ظالمانو تای تاسو په ګور دا خو د شریعت حکم دی که د شریعت طرف نه پابندی نه ونه کې دې شي چې د دې زوینه د لکاروم ډیر کوي دا خو شریعت پابندی نه که بار راوځي نو به ته خپې چې دا ولې راوځي نو زوی او لور یو شان د الله تقسیم دی پوښوي ا دا خلک پیګی نه کنه د دې دا خیال دی چې دا زوی چې دی او نو بس دا دنیا ګټه دا لور چې دا خو د بل کور شي الکه ته زوی او لور دی لمغواړه چې ته مړ شوې نو کستا دا مال زوی ته پاتې شو او کلور ته پاتې شو کبل ته پاتې شو تا ولسته پیدا راځي ته په خپل جون خطر کا ستا د مر نه پس چې چا ته پاتې کیږي ته دې پاتې شي خو ته چې اولاد غواړې نو دی له وغواړه چې زه سبا مړې ما نو چې دا ما پسې دعا کې نو والله د زوینه د پسې لور ډیره کې دا به زما صدقه جاریه دا به د دین کار کوي او ما پسې باندې کی را روانه نو خو چې څنګه زوی صدقه جاریه کې دیش نو لورم صدقه جاریه کې دیش خو مونږ خو د اولاد په مقصد نه پیګو مونږ خو دنیا لغواړو زوی براله کار کې لوري نشي کوله او زوی بچدن هغه مطلب اکثر داسې وشي ته به وګوري چې د زوی او د مور ډیر ورانه راځي د زوی او د پلار ډیر ورانه راځي ولدا سره نږدې کنه نو بس بیل شي ته په یو کور کې غوېمي او خزل دا ویل او هغه خواخې دا ویل او غوېمي جوړي نو اختلافات ډیر راځي خود د لور او د مور او د پلار په منځ کې ډیر کم خفګان راځي ولی چې هغه مور او پلار ته چرته نه راګرځي او نو زره جنگ کوي نو زره شور کوي او زمون خلک چې خدای پاک نری پوي کړی نو موږ څه چلو نو دا موږ نه وایو چې زوی ته سپک ګوره خو زوی ته چې څنګه درانه ګورن لور تم لګ پدرون نظر ګوره د جاهلیت کار مکوا او دل تورونه هغه ماغه د جاهلیت کار کوي د پلار مرشي نورونه برا پاسي کې دا پټه استاو داغه داغه الکه خوین دی ته بنوي چې د دې پلار نونم ستل چې غیلم پکې سور د خويندو یې سپکې نشتا بلکې باز مور او پلار د څه خوده غر کړي په جون باندې را پاسې او زامنو ته وراشه چې خپل خپل یې سید لدر کما چې بیا زره د خويندې لانجې نه کوي نو خويندې ته محرومه کې نونه او زامنو باندې ور تقسیم چې چا خپل وارث د میراث نه محرومه کړ د به الله پاک د جنت د حصے نه حدیث کې راځي محروم وهو العزیز الحکیم او د الله غالب حکمت والا دی ولو یؤاخذ الله الناس کنی ولی الله تعالی خلق بظلمهم د تخویف دنیوی ډیر جیش دا خلق نافرمانی کوي ولی الله نه تبا کوي جواب کنی ولی الله تعالی خلق پورن خان دا خبره ویاده کی یا خو دابه نه مراد صرف د انسانان کا او یا دا چې دا نور زناور د انسانانو لپاره پیدا دي کنه نو چې انسان نه وینو زناور خو به خود تباوي اب په خوا تباشي چې عذاب راشي خو پاغیم بیا راځي لیکن رستو کوي د لار الله تر نیټه مقرره پوري دا د الله ډېر لوی فضل دی یا الله ستا غټ شکر دی چې پوران انسان له عذاب نه ورکی کله کدا سه کار وکنه لکه د بجلی د تار چې ګوت دی وته نږدې کولې او کرنټ یې درکاو نو بیا بس تاسو خیال دی نیولې نو چې څنګه دی ګناه کول او په غزه بس پکوړه کولې کنه نو تاسو خیال دی نن به څوک په دنیا کې وي انسان خو ډیر لکه لګ مازغه دی کومولا دی او کپیر دی او کامی دی او کار څوک دی نارینه او که زنانه نو کله نا کله شیطان دوکه کی مثلا او دې ګناو کی نو دې خنن په ګنا په مستۍ کې دې په ځان پوي نه دي سبا دې رب ته جاړي او د خپل ګنا نه سکی ما پی غواړي نو مهلت کې دا پیدا ده چې پرون ګناګارو او نن توبه وستنو التائب من الذنب کما لازم بلا د ګنا نه توبه یستون کې د ګنا نه داسې پاک شي لکه چې ګناي کړم نه بیا ورته الله معاف نیک اعمالو کې داغه په وجه باندې کې سیوا شي هغه ګناه یوي هغه په کم شي نو ګوره پیدا پکې را لکنه او کډاری کې نیول نو بس خبره به ختمه الله وی د دین تاسو غلط مطلب لای ته بداوی چې الله سزا نه ورکی دا خود باندې د الله بیل احسان دی چې پورا نه دل نه درکې نو دیم شکریا وباسه کنه ګرځي دی الله د پاره چې دی بدګنی دانونه ګور ځان نونه بدی شي او الله له ثابتې او بیانې جبه د دی دروغ لرا ان لهم الحسنا یقینا دی د پاره خسته حالت دی چې جنت دی ها کې د شرک او غواړي د جنت عجیب خبره ده او یا ان لهم الحسنا چې یقینا د دې پاره د حالت خيستا چې زامن دی او ځان الله لونه ثابتې لا جرم خامخا خدا ول مان ډیره بهتره چې د دې پاره د خيستا حالت چې جنت دی نا نا لا جرم خامخا ان لهم النار یقینا د دې پاره به ور نو چې دی ول نزي ته کده ور ته سوګځي لکه ار یو په شا زورونه کوي کنه ور له نه زی کنه نو الله وی نه زی کنه وانهم مفرتون یقینا دی باغی تپ دی کبانه ور وسته شي دا گاډه چې نستاټ کیږي خلک دی کنه ور کوي دی بم چې دین لکه نستاټ کیږي نو ملائک به دی کی ور کوي په زور به ور دغه کوي وردی کا کوي جهنم ته دی به د خپل میکړي لکه د خرو او پرشته به ته کو تکونه نیولې او مخکې شه او غربای به وردی کا کوي به اخر دا چې غراب کتب ور پرې وزي وانهم مفرتون یقینا دی به وردی کا کولې شې د جهنم ته تعالی اوس ترغیب ال تبلیغ او تسلی نبی علیہ السلام ته تالله قسم پالا لقد ارسلنا اے رسلا مقدر راو باسا لقد ارسلنا رسلا الی امم من قبلک په تحقیق سره لګلی دی منګه ډیر پیغمبران امتونو تستانه پخوا فزین لهم الشیطان اعمالهم بس خستخ کار کړو دی امتونو ته شیطان د دې هغه بد اعمال فهو وليهم پس دا شیطان داغي دوست دی داغي په ګمان چې دا زموږ مرګره دی او خلار را تخی د دوستۍ په جامه کې وسره نو زیاته وکړ یو یا فهو وليهم پس دا شیطان دوست دی دی الیوم نن راځي په ور کې جهنم کې وسره ملګری ولهم عذاب الیم او د پاره د عذاب درناک په آخرت کې وما انزلنا او یا الیوم نه مراد مطلق وقت ار وخت شیطانو سره ملګری وما انزلنا الیک الكتاب بیا ترغیب قران ته او د قران درالېګلو مقصد او علت نه دی را لېګل موږ پتا باندې الکتابا الف لام عهدی مراد ته قران ماحود کتاب چې قران دی الا لتبین لهم الذی اختلافو فیه مگر دې د پاره چې ته بیان کې دیتا هغه مسلې چې د اختلاف کړو پاره کې وای جی اختلافي مسلې بنه بیانې نو یو دا وای چې قران بنه بیانې قران چې بیانې نو د اختلافي مسلې به واضحه کې هدایت دی او رحمت دی د پاره دا قوم چې ایمان لري والله انزل من السماء ماء سلورم دلیل یا مسلورم باب آیت نمبر 77 و او یا پوری په دې کې به 15 دلایل عقلی ذکر کړي او مثالونه به ذکر کوي د شرک درې مثالونه او د توحید او فرق به ذکر کوي د مشرک او د موحد په مینس کې به زور نه درې او یا کې منکرین وتا او تخویب به په و او یا کې او نفی د علم غیب مړه زمکه پاغه را ژوندې کی ان فی ذالک یقینا پدې کی لآیت لقوم یسمعون خامخا نخې د عبرت دی داغه قوم د پاره چیغي اوري دلایل نو ګوره دا الله قدرت ته باران باندې و چې زمکه ژوندې شي او فصل زرغون شي دویم دلیل و ان لکم او ثمانیه ازواج ال ته تا ما ویلو چې زوج ار مذکر تم وي او مؤنث تم وي نو ته شو کنه یو نر او یو ماده وان لکم فی الانعام لعبرا یقینا تاسو د پاره په دې زناورو کې خامخا ډېر لوی عبرت ده الله اکبر کتا ګور سبق نه دی ویلې او ته زمینداری یا شپونکې ساروي سره نو کدی ته د سوچو کنم تب پواشی په حقیقت تب توحید پیجنې وان لکم فی الانعام لعبرا یقینا تاسو د پاره په دې زناورو کې خامخا ډېر لوی عبرت ته څنګه نسقیکم چې تاسو باندې سکو مونږ په خېټو دا کې چې مونږ ذکر کړی دی صحیح شو او بل دا د چې علما وای هی ضمیر مفرد ذکر راوړه چې په اعتبار د ما ذکر یا بل مین بطونه مفرد ذکر راوړه چې انعام خو مذکر مؤنث ټول ته ویل کیږي صحیح ده او نه چې دین په واخو کې پېښتا که په بو کې پیوې نو والله کې بیا د ساينس دانانو د چې واغانې ساتلې خو بس یو کارخانه به لګولې و او بل خو به وته د بو یو نه راتاو کړو نو یو خو به تی وبتلې او بل خو به تی پیراوته عجیب وي او که په غیاګانو کې پیوي نو بیا سکول چې زمیدارو دا دومره پیسې په غیا په سارو ورکولې خو غیا به کارل او کارخانه لا به وړو سپین پي به تر روانو شتبګه پي شنی بو به تر روان شي خو سپین پي ته نه روان د الله دې قدرت ته وګوره ساروي غیا اوخري په غیا کې پینوي وبوس کې نو په وبو کې پینوي د الله په قدرت باندې چې هغه اوخرینو داغه په خېټه کې چې ماړ شي نو په پیدا شي دا د الله د قدرت نه خدا او ګوره دا پې د کمزې ناراضي مين بین فرسن و دمن دنه چې ده د غوخه نه دنه نه پکې د خوشایانو رنگي او نه پکې د ویني خوندې نه د خوشایانو خوندې صفا سترا مزیدار سپین پی راځي دا سپین رنگ ولر کم جنه ملاو کله غونت کې د ویني رنگ پکې راشي و يرجی د غوا پتینو کې یا د میخي ټکی چې دینو د ویني رنگ دی به خلک دا پي غورځي لغونی زړواله پکې راشي و يرجي په یو کې خواندې دا د دې چې صحیح نه ده الله اکبر نو ګوره میخه ساتي غوا ساتي خطا او ته سوچو نه کا دل ته سوچو کته یو وړو کې غن انساني بندې خو په دې پويږي چې کم وینه کې کم پوي کې وینه دنو هغه نس کې ولزلام رجس من عمل شیطان الله الله یا دوی معنا کچرته انعاماتو کې شي نو بیا به ټیک ته منسوخ خو که زورن مقصد شي نو بیا منسوخ نه لري نو معنا به بیا دا کې و من ثمرات النخيل والاناب او د میوه د کجورنا او د انګورنا تتخذون منه سکرا اوس ګورا جوړوي تاسو دا غې نه د نشي سيزونه ورزقا حسنا من وتدعون رزقا حسنا او پر دوي تاسو هغه رزق خيستا الله وي خيستا شيز می پیدا کړي دي سمره خوګه کجوره می پیدا کړي دا خو غنګور می پیدا کړي دي نو تاسو دا غې نه ګور نشي والا شي نه جوړوي پليت سيزونه او هغه خيستا رزق پر دی هغه نه خوري یا په تعلیم فطری چې داغه په فطرت کې الله دا واچول وਹੀ کړه د معنا تعلیم فطری ور کړه د رستا مچیتا الله الله ان تخذی من الجبال بیوتا دا چې جوړاو د غرونو نه کورونه و من الشجر او د ونونه و مما یعرشون او باز داغه نه چې داخله کم سپرونه جوړای وتوي چې مچای ګرځه په غرونو کې ځان لګبین چوا ونو کې ځان لګبین جوړاوا د خلکو چې کم سفرونه دل جوړ کړي هغه کې ګبین چوا د غرونو خلکو کې خلک د غرونو علاقو کې خلکو په دیوالونو کې ولا چې دینو زی جوړ کړي کوټو کې نو بار نه وته سورې پرېخې مچي زی او راضي او چې کلب غبین جوړ شي نو بیا ولاغه یو طرف کلاو کې نو غبین ترا کټ کې نو بیا مچي پکې بل کال بیا چی غیر یو سړی بس پکور کې کني په یو دویم دریم سړی پکور کې مچي وي دا لارې الله تعالی تابع کړې دي دویم فصل کی سبول رب کی ذلولا زپل ارض رب ستا باندې پدا سه حال کی چت تابع الله صحیح شو مچې کې عجیب شعر ہے سړیو ته عقل حیران شي دا درې میله پورې دا مچو والا وای چې دا لری تلی شي د ګل پسې رس پسې او دا بیا واپس خپل نه خپل ځای لم راځي او د سې عجیب ده چې خپل ځای ته نه خطا کی ها نیغ بخپل پیټی لزان رسي خپل ځای لزان رسي او دا مچو والا چې وړي کنه نو دا دومره لري بیا وړي د یو ځای نه بل ځای ته چې کم سے کم د 3 میلیون هغه مسافه سیوای کده دینه کمه او تا دې ځنه پیټي اوچته کړي الته دې کې خو دې نو چې دا مچې څنګه کولاو کې ټولې دې خپل زور ځای لراځي دا دل ترازي دا د سنې دې لکه زما استاد سروي چې دې ځنه پرانه زو دغلته وتاړه نه دا خو دې ټول ځمکه کې ګرځي سروي کوي دا علاقه دې ته معلومه نو دا به دومره لري بیا وړي چې د دې ځای نه دومره لري چې دلته واپس نه را رسي ګنې واپس زور ځای لسی د بیری غبین بیلی د پلوسی بیلی د شړشم بیلی د شوی بیلی د پلوسی د ارشی مړه خو بزبه کم کم یاد او رنگونو کې فرقي بعضی سپین رنگ باندې مختلفن الوانو بعضی زیړ رنگ باندې بعضی سور رنگ باندې دا د اره ونه او د هر موسم خپل خپل غبینی چې هغه وی په غبین کې د هر مرض شفا ده د هر بیماری شفا ده دا یو قول دی لکه عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما بارک راضی پاغه باندې چې بک دانم راو خطه کنه نو پای به غبین راخی بل څه شی به پراغه هغه باندې به د پاسم غبین راخی خوړه به هم غبین ودار سره هغه به وای چې دینو پسترګو کې ځان لګبین اچاو دارنګي خپې به خوګېدې نو ځان لبه په دې خپوم غبین راخی نو د دې مطلب څه شو چې د هر مرض د پاره شو دارنګي د عوف ابن مالک الاشجعی رضی الله عنه بارک راضی قرطبی لیکلی بیمار شو نو خلکو توی جی ته ډیر بیماری ډاکټر حکیم دل نه راول وای ما ته علاج معلوم دی وې زما دا خبره ومنه په دې عمل وکړي وې سم وې یو مال غبین راوړی او دویم وې مال چې دینو ولی وې په غبین کې الله پاک وې چې فيه شفاء للناس دویم مال د خونه تیل راوړی ځکه وای چې الله پاک ویلي دي چې من شجره مبارکه دا د مبارکي ونه نه راوځي او درې مال د باران اوبر راوړی نو باران اوبه ول راوړی او دا درې واړه مکس کړل د باران اوبه د زیتون تیل او غبین مکس کړل او ویسکل وی الله پاک قرطبي لیکلی نو دا وګوره وې د درې واړو شفا په قران کې ذکر ده نو د دې علماو مذهب دا دی چې د هر مرض شفا ده دوی مډله د علماو دا ده چې هغه وې نه دا د هر مرض ټکه د یو کس تجربه به وي خو د قران د آیت مطلب دا نه دی قران سوي چې فيه شفاء للناس من كل داء په کوم ځای کې قران وای په دې کې شفا ده د شتره د خلکو د پاره ماته یو ځل یو کس وای وی جی کنه هغه متلک به مایلو نو وی دا دهریان چې دی نو د د ډېر اعتراضونه په اسلام شته چې دا د لکه د ساينس او د اصولو نه خلاف دي د دې دا خبره لکه قران کې الله وی چې غبین د هر مرض شفا ده او دې باندې ټول سرچ کړي چې د شوګر والا د پاره غبین خنه دي او قران کې الله وی چې غبین دار مر شفا ده نو ما ورته ویلي دا تاسو اول معنی غلطه وکي نو بیا چې معنی غلطه وکي نو بیا په کندو سر شي په قران کې الله پاک کله ویلي دي چې غبین دار مر شفا ده دا د ار مرست کې د کم ټکی معنی ده وین قران کې نه چې فی شفا مې بالکل شفا شفا پکې شتا خود هر مرز شفا چې دنه دا کم ټکی دا کم ټکی معنی ده نو شفا خو پکې شته کنه ما یاو د بعضی بیمارو زکه خود علماو دوه ډلې دي چې بعضی عالمان وای نه په دې کې شفا شته د بعضی بیمارو چې کمی بیماری د دې سره موافقی داغي شفا ده کم نه نو بیان ده بل دا د دې ترکیبی استعمال باندې ځان په یول غواړي ماهرین وای چې غبین چې دغه شانه خورې نو دا دې ګرم او چې کله دا وبو کې واچي او شربت ته جوړ کې نو دا بیا یخ نو کم سړی چې سکی هغه د اول دا سوچ ځان لو کې چې زما بدن کې بیماری د ګرمایش ته وجه نه ده کده یخوالی د وجه نه کدا هغه بدن کې ګرمای بیماری د ګرمایش نه او د غبي نور مخوړه نور بم په دانې راوخی نور بم چې د هغه بیماری سیوا شي ولی ګرمایش نورم بدن له سیوا شو اوس د د پاره د غبین د استعمال طریقه دار چې د ته شربت جوړ او هغه اوس یس یخ بشي لکه ګوړه ګوړه چې ته دغه شانه چک وینو دا سره ګرمه د دانی بر باندې راوخی او چې کله د ګوړې شربت وکړي نو تاسو وایي د ګوړې شربت څنګه لري یخ دی نو دا اوس ګوره ترکیب استعمال بدل شو کنه چې دغه شان ته چک وینو ګوړه وی ګرمه ده او چې شربت ته وکي نو بیا ګوړه یخه ده نو ګبین چې داسې خوري نو ګرم نو چې ستا بدن کې ګرمایش ته نوربم سیوا کیږي تعالی اوس د ګبین شربت پکار دی او چې ستا بدن کې یخواله دی او ته ګبین کې نورم شربت کې نوربم د بدن یخیږي تعالی اوس دغه شنه نو اول بچل زده کې داغه نه پس به استعماله ها الله الله فيه شفاء للناس پدې کې شفا شته ده معنی اوس د څه وکړو اختلاف به ختم شي پدې کې شفا شته ده د خلکو د پاره ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیت لقوم یتفکرون خامخانه خې د عبرت دی دای قوم د پاره چې سوچ او فکر کوي د شیخ صاحب هغه خلاصہ هغه وی وګوره مچای تا چې خوړلې دي ګلان او سکلی دي وبا د لکې لاندې زهر او پخلې کې غبینان پوښوي چې جی ګوره د سدا چې قران کې یو ټکی راشي نو د قران په ټکی کې احتمالات وی نو تحقیق چې ده دا بیا د یو مفسر کار دی مفسر چې تحقیق وکړه لکه اوس تحقیق شفیع شفاء للناس نو دا تحقیق د څه وشو چې شفا د هر مرض ده که د بعضې مرض ده نو د یو مفسر تحقیق دا شو چې د ټولو مرضونو ده د بل مفسر تحقیق دا شو چې د بعضې مرضونو ده نو شفا نه خو هیڅوک انکار نه کوي ولی چې فيه شفاء للناس خو شفا د ټولو مرضونو د کنه ده نو دا تحقیق سره تعلق ساتي نو تحقیق د یو مفسر دا شو چې د هر مرض شو خو چې څوک وي د هر مرض نه ده نو داغه تحقیق دا شو لکه شوګر شوګر والا د پاره اوس یقیني خبره ده چې بدن کې به خوګواله نور څه واکیږي نو هغه د پاره په دې کې شفا نه نو د الله حکم خو په خپل ځای دی چې شفا پکې شتا اوس د هر مرض د کده باز ده د دې ذکر قران نه دی کړی دا بیا تحقیق سره تعلق ساتي نو د یو تحقیق یو بل د یو تحقیق په بل باندې منل لازم نه دی دا د هغه تحقیق شو چې کم علما وایي چې شفا پکې د هر مرض ده نو داغه دا تحقیق شو هغه دې بل ته گمراه نشي ویلې کم چې وایي چې شفا پکې د بعضې مرزونو ده نو دا داغه تحقیق شو هغه پکې بل ته گمراه نشي ویلې او په دې کې فیصله هم ځکه نه کیږي چې دا د خپل تحقیق سره تعلق ساتي نو قرطبي ځکه دواړه قولونه صحیح شو فيه شفاء للناس پدې کې شفاء د خلکو د پاره یقینا پدې کې خامخا نخې د عبرت دی د قوم د پاره چې سوچ او فکر نه کار اخلي والله خلقکم ثم يتوفاکم دا بل دلیل الله پیدا کړی تاسو بیا به وفات کوي تاسو ومنکم من يرد الى ارذل العمر بعض استاسو ناغه دي چې واپس کړي شي کمزورتیا د عمر ته لکه لا یعلم بعد علم شیئا د دې لپاره چې پوه نشي پس د علم نه پس شي باندې ان الله یقینا الله علیم قدیر پوی قدرت والا دی ګورا دا سلورم دلیل ځان ته وګورا د ځواني نشوي بوډا اوس روانه پامسا نو انقلاب در کې راوسته دی بیا چا لږ خپل بدن ته سړی وګوري چې زما په بدن کې څومره انقلابات رال اول ماشومو نو بیا د ماشوموالی نه تک ځوان شوي نو بیا د ځوانۍ نه واپس بوډا توپ تر روان شوي دا دومره انقلابات چې څوک راولي اق الله د عبادت لایق دی والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اوس د دې ځای نه مثالونه ذکر کړي یره که په دې دومره دلایل یو سړی پوی نشي کنه نو په دې مثال خو به پوی شي کنه الله پاک کوئی والله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق الله غورواله ورکړه دې بعض استاسو ته په بعض نور باندې پر رزق کې څه مطلب الله پاک تقسیم دی چاله ډیر رزق ورکړي دي چاله لګ ورکړي دي سوکه غریب پیدا کړي دي سوکه خان پیدا کړي دي فمل الذين فضلوا براد دي رزقهم پس نه دی هغه کسان چې غوړه کړې شوی دي واپس کون کی دی رزق خپل علامه ملکت ايمانهم پاغه چا باندې چې مالکانی خلاصونه ده دی فهم فيه سواء چې شیدې په هغه کې یو برابر څه مطلب مالک دی هغه د عرش مالک دی او غلام هغه د مالک سره نوکر دی داغه سشتا اسم نشتا نو دا سه مالک بتا لیدلې چې هغه دا غلام ځان سره په ارز کې شریک کی چې دا کورم د دواړو نیم دا جیدادم د دواړو نیم او دا ارس د دواړو نیم او ولی دماغ خراب دي سره نو الله وایي چې دا مخلوق خو زما غلامان دي نو تاسو ګور خپل غلامان د ځان سره په خپل مال کې نه شریک وای نو زما په بادشاہي او خدای کې ما سره څنګه زما غلامان شریک وای وای شوي اف بنعمت الله یشهدون په نعمت د الله د انکار کوي والله جعل لكم من انفسکم ازواجا بل دلیل الله پیدا کړی دي تاسو د پاره د نفسونو تاسو نبی بیانې اف بالباطل ایت سو په باطل باندې یؤمنون د ایمان لري و بنعمت الله او په نعمت د الله باندې چې اسلام دی هم یکفرون دی کفر کوي و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا زجر بالشرک عبادت کوي دی ما سوا د الله نه داغه چا چې مالکان نه د دې د پاره د رزق د اسمانونو او د ځمکې نه شی اند ایشي ولا یستطيعون نه د طاقت لري د دې فلا تضربوا لله الامثال پس م بیانوي الله لره مثالونه يرجي وې دا خلک ولې کوټې ته چخیږي کنه درم پای باندې نه خيږي دا منګه چولیا او توایو خدای باندې الله تزان نږدې کو او خلک چې جج لذین وکیل نه نشي دا زمونږ وکیلان دي کنه الک کوټه الله سره مم مشابه کوا او الله پاک د ججانو سره مم مشابه کوا جج تا د حال نه نه خبر نو وکیل به وته وی والله خبر دی فلا تضربوا لله الامثال مبینوي الله د پاره مثالونه ان الله يعلم يقينا الله پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږي فل ضرب الله مثلا دوی مثال بیانې الله تعالی مثال عبد مملوک د غلام مملوک لا يقدر على شيء چې قادر نه پس شي باندې ومر رزقناه من رزقا حسنا او هغه څوک چې رزق ورکړي منګه هغه ته د خپل طرف نه رزق خيستا فهو ينفق منه سرا وجهرا پس هغه خرج کې دا غینا په پټ او په ښکارا هل یستون اې دې دواړه برابر دي کلم نه دي یو غلام دی چې هغه د بل غلام دی هیڅ شی وسنشته روپۍ مالک نه دی ځکه د غلام مال ټول د چاره د مولا دی او بل طرف ته مولا دی هغه الله ارسو ور کړی هل یستوی هوا آیا برابر دی دی و من یامر بالعدل او هغه څوک چې هغه حکم کوي بالعدل په انصاف بالکل نه دی برابر چې هغه خبرې کولې شي نو الله او هغه چاړه غلام او هغه سم سر امر بالمعروف او نهی المنکر والا دواړه کله برابر دي شي نو دک شان مؤمن او کافر برابر نه دي یا معبود حق او معبود باطل برابر نه دي وهو علی صراط مستقیم دی پلارنه غبرابرا ولله غیب السماوات والارض نفد علم غیب او تخویف اخروی خاص الله د پاره علم د غیب او د اسمانونو او د زمکه دی و ما امر الساعه الا کلم حل بصر نه د حکم د قائمې دو د قیامت مگر په شان د رب د سترګې دی او هو اقرب بیا داغینا او په مان د بل بلکې داغین هم ډیر نږدې مقصد د دې دلایل څه دی چې الله پاک تاسو له دې اشیاو نه پیدا درکې او دا د الله پیدا کړی والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله رئیستی تاسو پیدا کړی تاسو د خېټو د میند تاسو نه لا تعلمون شیئا نه پوهې تاسو په ایشی باندې یو خدا معنا لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو شکر ادا کړئ دای د لدیل نه درکړي ښا چې خالی په اور او ویناو څه چې د خوخي هغه کوا دې د پاره چې تا شکر ادا کړئ دای د شکرې د پاره درکړي دی او شکریا صدا د الله تابعداري دغه وجنه قرطبی لیکلی دی وجعل لكم السمع غرزولی دی الله تاسو د پاره غوګونه چې تاسو په د الله اوامر واورئ نواهی واورئ نو اوامر اومنه نواهی نه ځان بچ کئ ول ابصار او درکړي دی الله سترګې چې تاسو په د الله قدرتونه وینئ ول افئده تاسو نه دل درکړي دی چې تاسو په الله او پیجنای نو چې وای پیجنای نو لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو د الله شکریا ادا کړئ عبادت وکړئ نو باز خلق سره غوګونه شتا سترګې شتا زونه شتا هیڅ پیدا ته وانه غستا علم یرو الی الطیر مسخرات اوس ګوره کنه سترګې درکړې دي نو ګوره کنه دا الله پاک دی لچ دینو وزر ورکړو ګرځي پاوا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا پدې کې خامخا نه خې د عبرت دی دای قوم د پاره چې ایمان لري بل دلیل والله جعل لكم من بیوتکم سکنا الله ګرځولې د تاسو د پاره د کورونو تاسو نه سکنن زین دوسې دو وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا او پیدا کړی دی الله تاسو د پاره د سرمنو د زناورو نه بيوتن خیمه تمبوان تستخفونها چې تاسو سپک اخلي غیلر یوم زوانکم پرز د سفر تاسو و یوم اقامتکم او پرز د پاتې کې دوست تاسو یو خیمه یو کوټاغه د چې بس ته زین واغه د نه پاتې شي کنه پوخ کور دې جوړ کړی دی او یو کوټی هغه دی چې تیزان سره وړي نو چې کله یو ځای نه بل ځای ته زینو خیمه را غونډه کې تامبور را غونډ کې په اوخه وتړې د پاسو بزا کنه چې کم ځای کې د خینوال ته د شپاله الته ولګي او بس ګرځي پروتي ساروی د سره دی یا مزدوري کینو کوا ګوره دا وړی ته کټکې د دې ګډو نه چې دا سپرلې شي کنه نو اوس ګرمي ده نو یو یو ګډه را سملولې او لوی کینچانې ولا کتلې او نختی وته دا وخت ته سکی دا وړی ته لري کی دا وړی اسنه غورځي دا بیا ریزا ګرانې خرسيږي او غرونو علاقو کې ته خلک ځان لا په خوا به وتلمسی ویلا لمسی ته جوړی چې دا تولا یعنی لاندې اچي او دارنګي ځان لته قیمتي قیمتي بنینونه جوړي کپې ته جوړي قیمتي قیمتي دا ډېر ګرمي ده و او بارها او د پشم د وخانو نه چې دا غینه تاسو ځان له سيزونه جوړوي د وخ په دې بدن باندې نره پشم غوني او دارنګ وا شعارها د ویختو د بيزونه په دې بيزو باندې د زنګلي بيزي چې دومره دومره اخته ولاړی دام ته کټ کوي بیا نای نه ځان له یو شی بل شی جوړي اساسا جوړوي سامانونه او سکی تر یو وخته والله جعل لكم بل دلیل الله ګرځولې دي تاسو د پاره مما باز داغه نه خلق چې پیدا کړی دی زلالن سوري وجعل لكم من الجبال اكنانا او پیت الله اکبر ګور دا د الله شکر دی ها چې دا انور د دومره لري زین راضی کنه او ګور کوټه تن دنه کیږي د ونه د لاندې پتا نه لګي سورې شي بل څه شي هغه نه سورې شي نو ته سورې ته خیخ ناشته کدا سوا چې ته د دینور نه په یو ځای کې نه بچ کې دي نو اسه تور میخه به نه جوړه کړی نو تو ګوره ته بیا سمره به تکلیف کې بس ته ځان پسې کوټه ته نه ناوځي تا باندې نور نه لګي د ونې لاندې ناشته نه لګي تامبو کې کېنه نه لګي بل ځکه سورې ده بس نور ته پسې نشی راتلې داغه د ګرمۍ نه بچي الله الله دا سورې ځان له الله یو لوی نعمت ډیر کم کم نعمت ار نعمت د کرونو روپو دی ها خو موږ سره قدر نشته مو پراته ملاو شوې دي نو موږ په څه خبر یو سړی وې ځان له سپلای اغستې وي او صادر ول پلار اغستې صادر ډیر قیمتي و د سپلونه خدای بچ لګو ګرځي د مزل به وک په سپلو به دوړي وګرځي دي هغه صادر به راواغز نو زر زر به پیغه سپلې سپاک نیو سړی او خيار سړی وغولی ده هغه ته لکه د دې سپلو نه خدا صادر د ډیر قیمت دی ته په دې سپلو خپکیږي او په صادر نه خپکیږي دا ولې هغه ما ته صادر قیمت څه معلوم دی سپلو باندې خو مانه پیسې تللی دي نو ماته قیمت معلوم دی او صادر را لپلا راغسته د نو زت څه خبره مجلګو پیسو ده کړه ډیر نو مونږ ته مفت نعمتونه ملاو دي مونږ سره قدر نشته دا قدر ال سړی ته معلوم شي چې یو نعمت ته الله والی بیا دی وی چې خو په دنیا کې خود دینه بل نعمت نشته د چا غاخونه نه هغه نه تاسو کا غوي غاخونه ډېر لوی نعمت دی د چا سترګې نه هغه نه تاسو کا غوي سترګې ډېر لوی نعمت دی د چا غوګونو طاقت نه هغه دا ورېدلو دا کار ډېر لوی نعمت دی د چا چې کم نعمت الله والی هغه د دینه بل لوی نعمت نشته خو الله وت پته ولګي چې ویلي مخکې پته نه لګي الله الله وجعل لكم من الجبال اكنانا غرزولی دي تاسو د پاره د غرونو اکنانا غارونه دای بل نه ګورا غر تلاړي باد شي باران شي نو کټول یو غټه وکنه او واره غونه مطلب دا چې د پټېدو ځای پکې نه وینو تبه څه کوي غلې راشي باران راشي بل سره راشي نو بس غار دې دردا هي کې وردن نشه به غما وريږي دې کنه تابانه بر اساس هم نه پوښوي وجال لكم سرابيلا پیدا کړی دي تاسو د پاره کمی سنا تقيكم الحر بچکی تاسو لره د ګرمینا دا جامه د الله لوی نعمت ده کدا نه وي او داسې ګرځې دین استاد څخه خیال لري سرمن بدل دین ورونو سمره سوځولې د ګرمۍ جدا جوړی نری واچي د وول د جمی جدا جوړی پیړه واچي هغه مخکې تیر شو کنه چې تاسو د پاره په دې کې دفعون ګرمې دلی انو د جمی بلاو بنینونه واسکټونه لو شړېګانې د ځانه تاوکړي صادره او د وړي بیا نری نری جامې دا بل نه خدای د الله قدرت دا رنګي پورا کوي الله خپل نعمت پتا سو دې د پاره چې تاسو غاړه کې دا وای فإن تولوا فإنما عليك البلاغ کچرته دی واوریدل ستا خبره ونه منل تسلی ده یقینا پتا دی رسول المبین خکارا تا غاړه خلاص شوا یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها واکثرهم الكافرون ان دای د نبی علی سلام دا نعمت چې د نبی علی سلام پیغمبري ده دا دی پیژني او ثم ينكرونها بیا ته انکار کوي نه تکذیب کوي مخکنو کتابونو کې لیدلی چې اخیری پیغمبر برازي خور ته پتا و خو چراغ انکار کوي یا یعرفون نعمت الله چې کم نعمتونه الله دی له تیار کړی دي دا مخکې چې تیر شو دې صورت کې دا پیژنی چې دا ټول د الله د طرف نه دي ثم ينكرونها بیا ته انکار کوي وای دا مونږ ته د پلارانو نکانو نه پاتې دي د الله نه دي یا یعرفون نعمت الله پیژنی د الله نعمتونه چې دا ارس الله پیدا کړی دی خو بیا ته انکار کوي وای دا زمونږ د خدایانو په شپارسه پیدا کړی دا وته دی ویل یا پیجنی د الله نعمت په خلو باندې په وینا انکار کوي په افعالو کې یا پیجنی د الله نعمت په سړه کې او انکار ته کوي په جوا وجحدو بها واستيقنتها انفسهم په خله انکار کوي وړکه منی دا ټول ته شامل دي او په ذکر د یوم البعث بیا عظمت د قران ذکر کئ بیا امور مصلحه ذکر کئ د پاره د دفع د عذاب په نبیت نه بیا ترغیب ورکئ الای فاعل عهد 91 بیا زورن ورکئ په واده ما تولو باندې بیا زورن د منکرینو د قران ته 101 او دارنګي بیا زورنه د منکرینو د رسالت تا په 103 کې او حکم دی د تثبت عند الابتلاء 110 کې او بیا په اخر کې چې د بشارت مؤمنانو ته او تخویف اخروی بیا اخر کې داوا او ترغیب په تبلیغ و یوم نبعث من کل امه شهیدا په کمره چې راپور ته وکومنګ داریو مت نه غوا په خپل خپل امتونو قومونو ثم لا یؤذن للذین بیا به اجازه ته نکړې شي کسانو تا کفرو چې کو پرې کړي د عذر د بیانولو چې هغه کس په گوايو کې هغه شهید گوا بیا به عذر مزر نه قبليږي ولا هم یستعتبون نه به د ملامتیا قبول شي ګور دلتم داسي وای او لګ رستلار شي آیت نه اتیا کې التوی و یوم نبعث فی کل امه شهیدا علیهم من انفسهم وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء نو دلته موي جواب پر راپورته کو الته موي جواب راپورته کو علما وی دا تکرار نه دی دا خبره یاد کړئ دلته د گواهان مراد گواهان دي غیر الانبیاء مبلغین عالمان نیکان خلق چې پاره زمانہ کې خلقو ته دین بیان کړو او اگر استنی آیت کې یو کم نوی کې نه هاتیا کې هغه گواهان دي چې هغه انبیا دي نو تکرار نشو یعنی ګوره لنډه خلاصه دا ده د قیامت پر ورځ به پیغمبران هم په خپل خپل امتونو گواہی کوي او عالمان او داعیان به هم په خپل خپل قومونو گواہی کوي چې چا د نبی خبره منلې و وې بدره له منله او دو نه منله نو دقه شان چې چا د عالم خبره منلې و حق خبره دی وی الله د ملګرتیا کړي و او دره لخپې والي وي د خبره منلې و د نه و منلې هغه هم دقه شان گواہی کوي نو شهادت جدا جدا شوخه و یوم نبعث من کل امه شهیدا فکمر چر پورته به کوم دار یو امت نه یو یو غوا ثم لا یؤذن للذین کفروا بیا به اجازه ته نکړې شي د عذر د بیان اولای کسانو ته چې کافران دي نه بداغي ملامتیا قبول کړې شي و اذا را الذين ظلموا العذاب کله چې ویني هغه کسان چې ظالمان دي عذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون پس پک باندې کړې شي د دینه د عذاب او نه بدایل مهلت ور کړې شي او کله چې ویني هغه کسان چې مشرکان دي خپل شرکا او لرا وای بدای ربانه زمنګ رب ها اولائ شرکاون الذین دا کسان شریکان زمنګ دی هغه کسان کنا ندعو من دونک چې مونږ چرا بلل بمستانه ما سیوا فالقوا الیهم القول ورب کې دی هغه ته جواب دا شرکا انکم لکاذبون یقینا تاسو یې دروغ جنا والقوا الی الله یوم اذن السلام دی به تولی وی دروغ جنې زکه چې دی ته پته نه و کې به دې د مشرکان په دغه رز الله تغاړه وزل عنهم ما كانوا يفترون او رب بشدین هغه چې ودی چې کم دروغي جوړول والذین کفروا هغه کسان چې کفر کړي لري وسدو عن سبیل الله او بندي خلق لره د الله د لارې نه زیات به کوم دی لره عذاب د پاسه د عذاب نه په سبب داغه چې ودی چې فساد وکاو و یوم نباسو په کمر چې راپورته وکومنګا اوس امور مصلحه الدافع للعذاب ان الله یقینا الله تعالی یامر بالعدل حکم کوي په انصاف او لوی انصاف سره توحید والاحسان او په احسان کولو باندې د خلکو سره احسان یعنی اداء الفرائض یا احسان معنا احسان فی الاقوال یا احسان معنی اخلاص په عبادت کې قال اخبرني عن الاحسان او په ورکولو د حقونو خپل خپلوانو ته چې ستا خپلوان دي ای سره خپل ولی پاله دانه چې وی غم خادي په پاتې یا و ایتا ذل قربا د ورکولو د حقونو خاوند خپل ولی د نبی خاوندانو د خپل ولی نبی علی السلام ته داغه چې کوم خپلوان دي هغه سره به احسان کې و اوفو بعهد الله پورواله او کې په وادو د الله باندې اذا حتم کله چې تاسو وعده کوي الله سره د الله اوس کړي مخلوق سره هغه پورا کا د کر دې بدن الله تپوس کوي ولا تنقذ الايمان بعد توکیدها مما توي لوزنا او قسمنا پس د مضبوط والداغینا چا سره د الله اوس کړي دی وعده کړي دا هغه ما توا وقد جعلتم الله علیکم کفیلا فتحقیق سره ګرځولې د تاسو الله په خپل ځانونو باندې ذمہوار ان الله یقینا الله تعالی یعلم پویږي ما تفعلون باغ چې تاسو کم کارونه کوي ولا تکونو کلتی تتخذون ايمانکم دخلا بينکم چې نسی تاسو لوزونه او قسمونه خپل بیکاره په خپل مینس کې ان تکون امه هي اربع من امه د دیو جن چشته دی یو ډله چې هغه زیاته د بلې ډلې نه یا مالدار د بلې ډلې نه دې څه مطلب اصل کې په دې کې زجر ده به نقض العهد چې لوزونه او وعده بنه ماتوي ها یو چا سره دی وعده وکړلا نو بیا هغه لوز ما ماتوا داغه خزه په شان مکه گئی دا په مکه کې یو خزه و تو قریش نه دا خزه چې وا یو خدا زنانه وا بل دا و چې دا دماغي توازن هم صحیح نه ولې و نه و او بل دا و چې حائکه وا دا وړونه به یو شی بل شی جوړو کنه دا زنانه چې وا دا د څه خزوا چې یو کار به نه کو سار بچی څنګه پاسې دا نو بس لګیا بشوا وړی به راوړی او داینه به تارونه جوړول او بیا به داغې نه څه شی ځان له جوړو کنه بنین یا بل شی بل شی لګیا به نو تر ماخامه پورې به ځان ستړی ک چې ماخام به شو ير دا صحیح نه دی نو بیا به ورپسې لور راواغستو یا چاړه ټول به کټ دا غلط دی بیا به ون ختنه بیا به جوړو جوړو بیا به ماخام خراب بیا به جوړو بیا به خرابو نو سار نه تر ماخامه پوری بلګیا وا په کال کې چې تاغه څه شی جوړنه دیو نه یو کنه دماغ کار نه نو دا بیا یو ضرب المثل وګرځید چې چا بچا سره لوز وک او بیا وې مات کوی ته خمړه دغه پلانې جولاګي خزه غونټه کی چې بس پل ټول هغه دوره ذکر ما خام مخ خراب نو سار د لوز کړي دی ماخامې سکه ماته نو لوز او واده بنه ماته یو جماعت کی او داغي مشن دی منلې دی غریبي بم راضي سختی بم راضي او حالات بم بدلیږي خود ته خپل جماعت نه پرې دی لوز او وعده بنه ماته پوښوي اوس ګوره معنی ته ولا تکونو مکیږي په ماتولو د لوس کې کلتی په شان داغي زنانه نقزت غزلها چې ماته کړل خپل ریشل پس ته مضبوط والی نه ټوټه ټوټه تاسو هم داسې مکیږي څنګه داسې تتخذون چنی سی ایمانکم قسمنا دخلا بیکارا بینکم پخپل مینس کې قسم دې کړي دی وعده دې کړي دا وغه ماته ولی ان تکون امه هي اربع من امه دا چشتره یو ډله چې هغه ډیر د بلینا او ته دا یو جماعت پرې دی او هغه بل لزی پیسو د پاره مال د پاره که اوس خلک بدلیږي را بدلیږي او خاص کر دا سیاست چې څوک ټیکټ ورکړي نو دقه سره کېګم خیال دې هغه بل سره لوز کړي وعده کړي په تندري ول زما زما سره پلار د ترزوی دی بل کار وک مولانو کې امدا شعر اغله دې دې الک کدا مخکنه دې غلطه وګدا رسنه دې غلطه چې ته یو ډلې لاړ شي چې الته د تسهیسیت ملاو نشي هغه پرې دی بل لاړ شي دای پارم ډکه چې هغه د تسهیسیت درنه کې نو بل لاړ شي ګرځي دا خو څه پیدا نه کوي خپل نظریه به نه بدله خپل ضمیر به نه بدله سیدا او بیا خاص د دلیل په وجه نه د لالچ په وجه چې دا عزت رانه کو دای ونه کړو واغه ونه کړو نو زکه نه ان تکون امه هي اربع من امه دا چې د یو ډله چې هغه زیاته ده یا معنا ډیره مضبوطه ده یا مالدار ده د بلې ډلې نه وې دي کې پیسې نشته وې کې پیسې ډېری دي دی لزه انما یبلوکم الله به یقینا امتحان کې تاسو باندې الله په دې سره دا خو د رب امتحان دی څوک به مالدار وي څوک به غریب وي ولی ولی یبینن لکم یوم القیامه خامخا بیان بو کی تاسو ته پرز د قیامت بخکاره به کی تاسو ته پرز د قیامت هغه څه چې وي تاسو په کې چې اختلاف هم کو ولو شاء الله لجعلکم امه واحده که خوخه د الله په زور ایمان نو خامخا ګرځولې به تاسو امت یو په یو دین لیکن الله گمراه کوي چاله ر چوغواړي هدایت کوي چاله ر چوغواړي او خامخا تپوس به کولې شي تاسو نه په بار داغه سکه چې وای تاسو چې کوم عملونه کول ولا تتخذوا ايمانکم دخلا بینکم منی سه لوزونه او قسمونه تاسو بیکاره په خپل میانس کې ولی فتزل قدم بعد ثبوتها پسوب خویږي قدم د تابعدار استا پس د مضبوط والی دا غینا ګورا لوز د کړه دین لوز ما ماتوا نو چې تو واوړې نو ستا چې کم مرګری دي کنه به موړي کنه نو ستا د قدم د وجه نه بد ډېر خلکو قدمونه وخويږي مولا سړی به ډېر په احتیاط قدم دی نو تبه داسې په معمولی خبره نه وړي نه خپکیږي وتذوق السوء او بسکه تاسو عذاب په سبب داغي صدت من سبیل الله یومانه چې منی شوی د الله د لارې نه یا تاسو په وجه چې تاسو خلق من کړل د الله د لارې نه تاسو د پاره د عذاب نازوی عذاب لوی ولا تشترو بعهد الله ثمنا قليلا مغوره کوي پایتونو د الله په وادو د الله د دنیا لګا پیسو لاوړي انما عند الله هو خير لكم یقینا اغا چې د الله سره دین هغه دی غره تاسو د پاره ک تاسو پويږئ ما عندكم ينفد وما عند الله باق هغه چې تاسو سره دین خلاص بشي ختم بشي او هغه چې د الله سره دین هغه دی باقی مړه د رب نه غواړه هغه به درکې هغه نه خلاصيږي او خامخا بدله به ورکو مونږه غي کسانو ته صبرو چې صبر کړي لري تکلیفونو مصیبتونو کې د اجر داغه به احسن ما کانو یعملون په خيسته داغه چې به احسن ما کانو یعملون په سبب د خيسته هغه عملونو چې دوی کول با سببیا من عمل صالحا من ذکر او انثى دا اوس متعلق دی هغه 91 آیت سره او حال دار چې د یو مؤمن ځکه عمل صالح اله پیدا ورکي چې انسان ایمان پکې الګوري فلنحینه حیاتا طیبه پس خامخا جون به ورکو منګه غته جون مزیدار د دې مزیدار جون نه سم مراد دی یو قول د علماء دا دی صبر علی المصائب او دارنګ قناعت به ته په جون کې نصیب کو په دنیا کې او یا بعض علما او یا غدارا استغنا عن الخلق استغنا عن الخلق او افتقار الی الله د د زړه به د خلکو نه مستغنی کو چاته به زړه هغه چې دینو داسې مایل کیږي نه چې دا مالدار دی او خان دی الله ته به محتاج شي دا حیات طیبه ده د انسان کې ولی د غراشي بغاوت د د مخلوق نه تم شروع کی د الله طرف نه تم د کټ شي زکه داسي شي یا معنا رزق حلال به ول الله وی ډیر ورکم یا د عمل صالح توفیق به ورکم او بعض علما وی حیات طیبه دنیا کې نه د دینه مراد چې دینو حیات د جنت ته جنت کې بول الله وی لوی ان مقام ورکما ولنجزینهم اجرهم او خامخا بدله ورکوم غدایتا د نیک عمل د دی د اجر د دی په سبب د خيستاغه چې ودی چې کوم عملونه کول فاذا قرات القران فاستعذ بالله رب ته مخ کې سره سده رب دار مخ کې ترغیب او اعمال صالحه او تا او خيسته اعمال او تا نو پاغه خيسته او عملونو کې یو عمل سره د قران لوستل قران ته توجه کوا نو کله چې ته اوس ادب د قران کله چې ته لولې قران دلته معنی ته سوچو کنه اشکال بنه جوړیږي فایزا اردت قراءت القران کله چې ته اراده وکې د لستو د قران فاستعذ بالله پس پناو غواړه الله پورې مینا شیطان الرجیم د شیطان رټلې شوینا اوس دا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاستعذ امر دی نو تب اعوذ بالله وی ولې چې شیطان ډیر زور لګی چې تا قران ته نه پریری نو اول چې کینې نو اعوذ بالله وایې چې د شیطان د وسوسې نه محفوظ شي صحیح شو او قران ته متوجی شي چې په دې باندې ته پوي شي تدبر او تفکر وکړي شیطان باندې سوچ بل خو بل خو بوزي انه یقینا دا شیطان لیس له سلطان نشته د پاره تسلط او غلبا پای کسانو چې ایمان راوړل دی په خپل رب ځان سپاري یقینا غلبا او تسلط د پاغه خلکو دی یتولونه چې دوستانه کوي د سره د خبرې مني او هغه کسان هم به مشرکون یو معنا هم به به ضمیر الله تراجی کا پس تعوذ بالله مخ کې تیر دی هم به مشرکون چې د الله سره شرک کوي هغه باندې شیطان ډیر مسلط کیږي یا هم به با سببیا چې دوی په سبب د گمراه کولو د شیطان مشرکون شرک کوونکی الله سره ای به سبب اغوائه یا با په معنا د مین اجلیه باندې که هم من اجلیه مشرکون چې د د وجه د شیطان د وسوسې نه شرک کوونکی و اذا بدلنا آیتان په دې کې جواب د سوال او تسلی پیغمبر علی السلام ته کله چې بدل کومنګ یو آیت مکان آیتن په زید بل آیت مر ربک استاد رب د طرفنا بالحق په حق سره ليثبت الذين امنوا د لپاره چې مضبوط کی دا قران زړونه دغه کسانو چې ایمان راوړې دي او هدایت دی او زیره دی مسلمانانو د پاره ولقد نعلم انهم یقولون زجر منکرینو د رسالت ته او تسلی نبی علیہ السلام ته دا دای چې کم سړی ته نسبت کوي دا عجم عجمی دی اصل کې دلته ګڼ احتمالات دي خو بس لنډه خبره د کافرو اعتراض داو نبی علیہ الصلات والسلام هغه به کله کله د باز خلکو سره ناسته کوله یو قول دار چې دا غلامو د بنی عامر بن لؤی یعیش نومو او هغه تورات باندې پویده مکه کې دی اوسید نبی علیہ السلام به کله کله د سره ناست سو کوئی عداس چې دا غلام د عتبه ابن ربیعه او هغه سره بناستو دا سړي رخوالي نو دی به ویل چې دا نبی چې دی نو دې چې دا مونږ ته کوم خبرې کوي چې دا آیت راغلی او دا راغلی دغه غلام ورته یاد کی هغه نه یاد کی نو ساره مونږ ته وایي تاسو بدبخت ها نو الله پر رد کوي چې یا لکه دا غلامان خود سره فصیح عربي نشي ویل هغه لخپل واضح عربي نه ورز نه ورزي او دا قران خو په فصیح عربی ژبه کې دی نو دی نبی چې دا غې نه یاد کنو دا فصیح کلام د کم ځای نشو ځکه الله وای چې جبه داغه سړی چې د میلان کوي یا نسبت کوي هغه ته اعجمیون ګور دلته توجه کوي یو د اعجمی دویم د عجمی عجم ویل کیږي غیر العرب ته ارج بچی خو چې عربي نه نو هغه ته چې نو عجمی وي او اعجمی هغه غیر فصیح جبه ته وي اگر که هغه عربي هم وي او چې فصیح نه نو هغه ته سوي یقینا جوړی دروغ دیوی دا نبی دروغ وی جواب تفصیلی یقینا جوړی دروغ هغه کسان چې ایمان لري په آیاتونو د الله نو و بی ایمانو دروغ تاسو وای نبی دروغ نه وای زکه چې تاسو بی ایمان او دروغ د بی ایمان خلکو کار دی یقینا جوړی دروغ هغه کسان چې ایمان لري په آیاتونو د الله او دغه کسانم دی دروغ جن چا چې کفر وکړه الله اکبر دا لار شه هغه 91 آیت تا دا مولموی هغه سره متعلق آل ته ویلی ولا تنقذ الایمانا بعد توکیدها تاسو لوزونه ما توي پس د مضبوط والینا نو چې تا په الله ایمان راوړې دې نو وعده دې کړې دا نو اوس وعده ما توا بیا کفر مکوا صحیح شو ومن کفر چا چې کفر کو بالله په الله باندې من بعد ایمانه پس د ایمان دا غنا او یای نږدې سره متعلق تا علما کرام ذکر کوي انما یفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله صحیح شو یقینا جوړی دروغه خلک چې هغه د الله په آیاتونو ایمان نه راوړي دا کسان دی دروغ جن دي نو چې څوک دروغ جوړی نو هغه د کافر او څوک چې کافری نو داغه دا سزا ده پاغه د الله غضبي سیدا چا چې کفر وک په الله باندې پس د ایمان ددنا الا من اکره دا استثناء ده مگر هغه څوک چې پاغه باندې زور شو او قلبه مطمئن بالایمان زړه د هغه مطمئن په ایمان باندې دا بد دی ګنا نه خلاصي ولکن من شرح بالکفر صدرا لیکن چا چې کلاو کړي د په کفر باندې سینا فعليهم غضب من الله پس پاغي به غضب د الله د طرفنا او د دې لپاره وي عذاب هميشه څه مطلب چې یو سړی کفر وکړ پاغه به د الله غضبي او دا به چې د جهنمی الله به لوی عذاب ورکړي ا خو کفر یو کده اکراه د وجنا چې کافر ورته وی وجه نه مری کني که د کفر کلمه دی ونه ویلا نو د غریب د کفر کلمه وای د ځان د بچ کولو د پاره زړې په ایمان مطمئن نو دی ګناګار نه دی اوس په شو په دی باندې الله الله مفسرین وای چې د آیت راغلو په بار د عمار رضی الله تعالی عنہ کې حضرت عمار رضی الله تعالی عنہ هغه کاپیرانو نیولیو عمار ابن یاسر یاسر ابن نیولیو د حضرت عمار مور ابن نیولیوا عمار پلاری شهید ک مور شهید کړه دانو جوانو د ته وی چې تا ماپ کو خواله چې ته نبی علی سلام تکنزلی وکي د کله کنزلی کولی خو پوه شو چې نه می ماپ کین نو بس کنزلی وکړي نو دی او تاسو نه ویل مړ نه کړ نبی علیہ السلام تل تیرې ده دی او ته په جړا شو یا رسول الله دی کا پیرانو وجلما نو ما ته وی چې نبی علیہ السلام ته د غلط د بيدبې نسبت وکا نو ما دا څه خبرې کړې دي د بی دي نه د ځان بچ کولو د پاره نو زب ګناګارې ما نبی علیہ السلام ته وزړه دې څنګه وې زړه مې په دین مضبوط دی وای ک بیا در ترازی وای دی وجنی دی نو بیا وته وایا او په دې ته نه ګناګارېږي ځان بچ کولو د پاره نو هغه ته اشاره ده او په دې کې دا عظمت ده ومه دا رخصت ده چې تسوې د کفر کلمه وې او ځان د مرګ نه بچ کی چې زړه دې په ایمان مضبوط نه ګناګار نه او عظمت دا ده چې په دغه وخت کې ته ایمان ښکارا کې او د کفر کلمه ونه وې لکه بلال رضی الله عنه کاپیرانو بنیولیو په تودو شګو به واچو او د پاسه به وت پسینه درنې درنې ګټه کې خو دی هغه شګي به ولم لاسې زله په سور نور به سملو او ورته ویله به را پریدو چې ته د کفر کلمه وای او ته الله باندې کو پورو کې نبی ته د نبی کنزل هغه ته وکي نو هغه به بیا هم د ایمان کلمه ویلا او بیا چې بډیر ستړی شونه به احد احد دا به وي زور زور بلګیاو د کافر به سوزول خان چې ګور د دومره تکلیف باوجودم دا سکلک دی او ډېر د خپل خبرې نه نه منې کیږي بیا بهم احد احد وی او کله به ول आवाज ورکه کافرو کما ته دا پته ولګي چې د دین بل ټکه دا سشته چې تاسو په ډیر خپکهږي ما باغ ویلې وی ولکه په دې ډیر سوځي نو زکه دا ویم ها نو بلال بیا ابوبکر واغست د غلامین آزاد کړ د عذابونو نخلاص په دې ځای ابن کثیر لیکلی دی عبد الله ابن حذافه السحمی رضی الله تعالی عنہ دا صحابي دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دم په عظمت عمل کړو د د روم والا ونیو او بادشاہ ته پیش ک نو بادشاہ ول دل لالچ ورک ورته وی چې ګور عبد الله لور دل په نکاح در کومه زما زوم بشي نیم حکومت هم دل در کومه حکومت وروکا حضرت عبد الله ورته وی چې نه دا ټول دنیا حکومت راکې هم کافر به مینه نو بیا ورته غوي چې مړ بدی کو نو وستا خوخه ده اوس دا غ عظمت بادشاہ حکم وک پوښتا او ورته وی چې عبد الله رازوړن کوي پټه ورته دا وی چې ګوره د نامه نه بره په غشو نه ولې وزن لامه د من خوګو چې دی واپس او په غشو ویلې چې مړ شي وای خو لکه پټه وته ویلو چې نامه نه بره به نه ولې نو هغه عبد الله را ځوړن او ورته ناس دی په غشو ویلې ټول بدن زخمی زخمی شو ویني ویني شو ویني ته بهيږي بادشاہ ورته وی راکوزه کوي چې راکوزه کوي عبد الله دی وینو ته در باندې وګوره سمره ویني در باندې بهيږي نو زه ته يم چې کلمه د کفر وایا او د دې دین نواوړه زمونږ دین تراشي عزت بم دل درک او کینې نو مړکېږي هغه وی چار سره سره او کې خو واپس کولې مې نشي د دین نه ناوړ بادشاہ حیران شو چې دا څومره کلک سړی دی نو بادشاہ وی ښا وای بس نور خو دې ماپ کېدل نشتا خدا سره نه وجنو چې تا نه دې په مزه مزه ساوځي ورته وای په دې کې درایې شو الا بدی پریدو او استا خوخه بادشاہ حکم وکاو دی ګونه دیګه باندې کې لوی لوخه دوبو هغه په ور باندې کا او هغه چې دینو وبره وې شي دی عبد الله تو را شو ګورا دی ولا خاله بوته وې دی دیګ ته وګوره دی ته غرزو ګری دین نه واوړه دا اوس هغه عظمت عبد الله ابن حذافه ورته وی چې نه ورځوا می بادشاہ وی ورګه د تبکه دې شي پته نه چې دا به دومره ګرمي دي وی ورشه یو مسلمان جیلی د جیل نه راولې چې دې دې ته وګورځو چې دې داغي اندازو وګوري نو لاړ فوج لاړ یو مسلمان راوس د جیل نه هغه نه کپڑے لری کړي د توی تصرف تماشا کوا او هغه ونیو او هغه ګرم وبو ته وګرځاو چې هغه داسې سپینې اورې دی د ګرمایش نه او چې کله وته وګرځاو نو بس انسان خو دومره مضبوطه سرمن نه ده چې څنګه پرې وته وبو ته تشړډو کې پاتې شو نور پکې څه شي نه بادشاہ وته ودلی دا دقه شان حال بستای صرف غرزه دل دی, دی بیا د پکې سنشتہ واپس شد دی دین نه عبد الله ابن حذافه ورته وی چې نه زما مکه شانه په خپل دین په غرزه می دغه دند دا دیګ دی اوله می وته بادشاہ پوښت حکم کو ورشه عبد الله را روان دغه لرا ولې دیګ لرا ولې کله چې عبد الله ابن حذافه را روان ک او د کې غرزینو د په جړا شو بادشاہ پړه کې تر سره دا بادشاہ پړه کې دا تمراله چې کې دې شي د وسویره او اوس دې واپس شي دین نواوړي او د کفر کلمه وای بادشاہ پوښتوي صبر وکي غرزوي علامه ورګي بادشاہ ول راغې ورته وي څنګه چللې واپس کیږي نو دی ورته وي چې نه زما ماغه شان په خپل دینه نو بیا وته بادشاہ وی چې دین نه ناوړې نو دا جاړې ولې بیا خو خپ خوشحالي ورزه کنه عبد الله ابن حذافه او توي جاړم پدې نه جاړم پدې چې ما سره دا احساس دی چې بس یو ځل به می تاسو دې دیک ته ولې یو زب ختم شم زما په دې سود نه کیږي کاش چې زما په بدن کې سل ساګانې وي او سل زل د الله د پاره د دیک ته ورزولې شوی وي الله به زما سود شوی وي په یو ځل می سود نه کیږي بادشاہ وي دا دومره کلک انسان چې د د دینم نه یریږي نو جړه په دې ناراضي په دې قرباني خپای مجدا لګا دا او زما په دې لګي قرباني سود نه کیږي بادشاہ ویلکه وجنه ما ورګه د باندې بل امتحان کو بادشاہ وی دې ځان ته مسلمان وي او دې ز په دین مې نه ما وې دې وګه چې دې دا خنزیر خوري کنه خوري او دې شراب سکي کنه سکي درې ورځې په جیل کې بند کړ او ته وی دله بنه خوراک راوړی نه به ول اوپر راوړی چې د خوږی شي او ختګی شي ته وره چې موږ سار نه تر ماخام روزه ونیسو پښمنی کې مخه خوراک کړی بیا ماخام ټولو کې سانه نو ته سوچو کدرې رز او درې شپې نه ولا خوراک راوړو نه ولا سکاک راوړو او حضرت عبد الله جیل کې بند کړو بادشاہ تماشه ته کیناس درې ورځې بعد نوکرانو توي خادمانو تشاوي خنزیر له سر کې غوخه ولويسي او د شراب لوخه ډک کوي ولوي سي چې دی وس کوي عبد الله چې وکتل چې غوخه د خنزیر ده او شرابونه وبو د وبو په زیره له شراب راوړي دي ډیر وګه شوی او ډیر تګه شوی خو بس لاس ورته نه دی کوي ناغه د خنزیر غوخه خوري او نه شراب سکي بادشاہ ورته وی عبد الله درې ورځې په نار تیر کړې انو لکه تب سمره وګه شوی نو ولی نه خوري منګه په مړه خورو ته په نارم نه خوري او موږ شراب ور وسکو ته نسکي حضرت عبد الله ورته وی چې ما ته پته ده چې نن الله پاک مال مردار حلاله کړی ده قران کې الله وایي چې مردار حرام ده وینه حرام ده د خنزیر غوخه حرام ده د غیر الله نظر حرام ده او چې یو سړی محتاج شي نو د خپل ضرورت مطابق خوړې شي چې بيخي د ولګي مړ کیږي نو نن مال د دې خورل حلال او مال چې د تندې مړکېګم دا شراب او ګټم حلال دی خو ځکه نه خورم چې تاسو د کاپیرانو زړه په نه خوشاله وم تاسو به وایي چې موږ په مسلمان د لخنجر غوخه خوړلې ده او موږ په مسلمان باندې د شراب سکلې دي او سی به وایي چې خنجر آرام دی او شراب آرام دی بالکل چې ونسک نو بادشاہ وایي دومره نر او دومره بهادر چې دل نبی علیہ السلام څنګه تربیت ورکړي نو بادشاہ وی لکه د مرګ سړی نه دی بس زما په دې غیرت خوښ شو وجنو یې نه نو دې بادشاہ ته وای بادشاہ د ته وای چې موږ به دې پریدو خو ته به زمنګ یو خبره مانی وای وایا وای هغه دادا چې دا دومره خلک تماشې لراغلې دي د دې په مخ کې را پاسه او زما دا تندې خپل کا نو موږ به ته آزاد کو ته زده جیل نه به دې پریدو چې ستا په دې جیل کې څومره مسلمانان په جیل کې بندي کدا ټول پرې دی را سره نو زه بیا پاسم ستا تندې خپلوم او که یوازې ما پرې دی نو زه ستا تندې ته نه تیار بادشاہ سوچو که و یره زما دا خبره دی ومني نو زه به د دوه منم خیر دی نو بادشاہ وې زه ټیک ده ته زما تندې خپل کا زبتا او څومره مسلمانان چې دم په دې جیل کې دي ټول به منګه آزاد نو عبد الله ورپاسید او بادشاہ له زړه نه غلکا مردار جی زړه خولای دی ورپاسید او د بادشاہ تندې خپل ک بادشاہ اعلان وک وی عبد الله او سمره مسلمانان چې په جیل کې دی ټول آزاد کی چی لو یا ډله د مسلمانانو په یو ورځ د جیل نه روانه شو الله اکبر د حضرت عمر دور حکومت دا چې لاړل نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته خپل قصه وکړه ډور خلک را غونډو حضرت عمر ته قصه وکړه چې بادشاہ را سره داسې وکړل داسې وکړل خو ما یو مونږ منله اخر کې په دې شرط را پری خودو چې ویلې زما تندې بخکلې نو ما وی کې یوازې ما پرې دین نه خپلوم او کټول مسلمانان را سره پرې دی نو بیا به د خپل کم نو بادشاہ زما شرط منو نو ما داغه تندې خپل کړ نو ټول مسلمانان را سره آزاد کړل حضرت عمر خو بادشاه او خلیفہ نو هغه ویلک عبد الله ډیر ناشنا کارنامه کړی دا نو وې د خو د بادشاه تن دی خپل کړی دی او نن به ز بادشاه د مسلمانانو امیر زبد عبد الله ابن حذافه تن دی خپلوما او تاسو پاسګي د عبد الله ابن حذافه تن دی خپل کړي اول عمر پاسید او هغه د عبد الله ابن حذافه تند خپل ک او بیا نور مسلمانان را پاسیدل او د عبد الله ابن حذافه تند خپل دا سه خلکم تیر شوی دي چې هغه د دین د پاره سمره قرباني ورکړي دي سمره تکلیف تیر کړي دي او په لګو قرباني مې وې سودم نکېږي په دې مې سود نکېږي چې تما په یو ځل په دې کې وې شی او ما ختم کی د الله د پاره چې د سمره قرباني ورکړه د الله غره الله بدن درکړو د الله د پاره د قربان کو نو څه دی وکړه سه احسان دی په الله بیا هم د الله شکر ادا کړي الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان مگر هغه څوک چې پاغه باندې زور کړی شو او زړه دا غ مطمئن په ایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا لیکن هغه څوک چې هغه کولا وکړل په کفر باندې خپل سینا فعليهم غضب من الله پس پاغي به غضب د الله تر طرف نه چې څوک د زړه نه کفر وکي نو پاغي به غضبي او د دې لپاره به عذاب عظیم عذاب لوی په قیامت کې ذالک بانه مستحب الحیات الدنیا دا غضب به ولی دا زکه یقینا دی غوړه کړو ژوند د دنیا علل اخرت په اخرت وان الله یقینا الله لا يهدي القوم الكافرين توفیق د هدایت نور کوي قوم کافرانو ته دا کسان دي چې مہر لګولې د الله علی قلوبهم پزنونو د دی باندې او په غوګونو د دی او پسترګو د دی باندې او دغه کسان هم دی نه خبر لا جرم خامخا انهم فی الاخرته هم الخاسرون یقینا دی په آخرت کې هم دی وی تاوانیان ثم ان ربک بیا یقینا ربستا للذین کسانو تهاجروا چې هجرت کړي د من بعد ما فتنو پس داغه نه چې پاغیم ای په تکلیف کې چولې شوی اوس ترغیب هغه خلکو ته چې صبر کړي دی او هجرت کړي دی ان زیره اشاره بیا یقینا ربستا هغه خلکو ته چې هغه هجرت کړل پس دا غي نه فتنو چې هغه ته تکلیف رسول شوو فتنه کې غرزول شو بیا جهاد کړل او صبر کړل یقینا ربستا پس دا غي نه خامخه بخنه کون کې میرا باندې یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها تخویف اخروی په کوم راز باندې چې را بشي هر یو نفس تجادل عن نفسها بعذر به پیش کوي باندې به کوي د خپل ځان د طرف نه ار سړې با د خپل ځان غم به وسري د پلار غم به نه د زوی به نه د رور به نه د خزي به نه د مور به نه د خپل ځان غم به تجادل عن نفسها عذر به پیش کوي باندې به پیش کوي د خپل نفس د طرف نه وتوفى كل نفس ما عملت پورا بدلی به ورکړي شي هر یو نفس ته دا چې کوم عمل کړي دی وهم لا یظلمون او دای باندې به ظلم نشي کوله حدیث کې راځي قیامت کې بار سړی چغي وي حتی چې نبیان بم چغي وي اوس دا داوه د صورت چې د الله عذاب راځي تلوار باندې مغواړي بیانې الله تعالی مثال د یو کلی والو دینه مراد مکه ده کانت امنتن چې ودا په امن دا کله مطمئنتن په اطمینان باندې راتبه د کلی تر عزت د دې پراخه د هر طرفنا دار زینا فکفرت بیان ام الله پس دې کفر وک په نعمتونو د الله انکار وکړه فذاقها الله یعنی د الله نعمتونه سو کفر دا توحید نه انکار وکیا رسالت د نبی علی السلام ځکه نبی را لګلم لوی نعمتو نو د انکار او کداغه د رسالت نه نو وسک والله د کلی والو تا اهلها ها اهل د دې کلی ته لباس الجوع جامې د لوګي والخوف او د یری قات سالی پیرالو یری په الله راوستي هغه من ختم شو او هغه لذتونه او مزه ختم شي په سبب داږي چې ودی چې کم کارونه کول اوس ترغیب ال تبلیغ ولقد جاءهم فتحقی سر راغلیو دیتام رسول منهم پیغمبر د دی د جنس نان فکذبوه پس د نسبت د دروغ کړي واغتا فاخذهم العذاب پس نیولی دی لره عذاب وهم ظالمون او دی ظالمان فکلوا مما رزقکم الله اوس دویمه حصہ تر اخره پورې په دې کې رد کوي په شرک فعلی دو مسلې به بیانې یو تحریمات د غیر الله چې غیر الله کوم شی حرام کړي دی هغه حرام نه دی په ځان یې ماراموي او دویم تحلیلات د غیر الله چې غیر الله کوم شی ته حلال وي نو ګور هغه حلاليږي نه چې الله حرام کړي هغه تعالی مو وایي بیا زجر ورکی هغه خلکو ته چې څوک داسې شرک کوي بیا دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه او بیا طریقه د بیان پس خوري بازي داغه نه چې رزق درکړې دی تاسو تعالی حلال او پاک شکریا ادا کوئ د نعمتونو د الله کوي تاسو خاص د الله لپاره عبادت کوونکې یعنی په ځان ما راموي وس تحریمات الله یقینا حرام کړی دی الله پتا سو مردار او وینا او غوخه د خنزیر او هغه چې आवाज پورته کړي شو پاغي باندې د پاره د غیر الله هغه چې आवाज پورته کړي شو د پاره د غیر الله پاغي باندې کار شي فمن استر را پسوک چې محتاج شو غیر باغین چې نه دی نه پرمانی کونکي د الله والا عاد او نه د حد نه سیوا والے کونکي یا یو شی چې الله حلال کړو هغه حرام کا یا یو حرام شی حلال کا په خپل رأی او فکر باندې نام پکې داخل دی هم دروغ وی کنه یقینا هغه کسان چې د ځانه جوړی په الله دروغ لا یفلحون نشی کامیابې ده متاعن قلیل ای لهم متاعن قلیل بیا یقینا رب ستای کسانو د پاره چې عمل کړي دي نه کارا به جهاله پنا پوي ولی چې سړی په قص ګناو کې ناغه ته ماپی نه کوي سم نه مدل ته دا خبره یاد ده ابن کثیر وای قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل بعض سلف عالمان ویل دي هر هغه انسان چې د الله نه پرمانی وکړنو هغه جاهل دی دی جاهل دی بس نو زکه به جهاله وي ولې د الله نه پرمانی کوي بیا یقینا راستای کسانو لپاره چې عمل کې بد پنا پوهه بیا توبه وست پس داغې نو عمل برابر ک یقینا رب ستا پس داغې نه خامخا بخنه کونکي او مهربان دي ان ابراهیم کان امه قانتا لله اوس دلیل نقلی د ابراهیم علی السلام نه د پاره د زده کولو د طریقې د تبلیغ چې د څه تبلیغ وکا او د پاره د ذکر د صفاتو د ابراهیم ان ابراهیم یقینا ابراهیم علی السلام صفاتونه شمار یو کان امتان الله الله یو شخصیت دی خدا سے مضبوط د الله په دین ولاړ دی تبویګنه کې یو لوی ډاله ده ځان داسې کلک کړه بعض خلک ډيري بس سبب په وکینو اسی ډيري کنه ډیرو خرو په جیو ماشوم لختوالي ټول وسغلې ناسه پیدا ده اتفاق او په خپل میشن کلک ودرېدل دا ضروری دي ان ابراهیم کان امه یقینا ابراهیم علی السلام مچي سمره وړي دي وړي وړي خو خو خيار سړی ول خواله ورشي وې دې سره چېړې ما او یا دس امام چې هغه پس اقتدا کیدا قانتن لله دویم تابعدارو د الله دریم حنیفا کلک لاړو توحید باندې ما تون کې او شرک لرا المقبل علی الله والمورز عما سوا عمن سوا الله ته متوجه او د باطل نه مو اعتراض کوونکو خودنه کړي و د الله په طرف د لارې نیغه برابرې و اتیناه فی الدنیا حسنه ور کړو مونږه غته په دنیا کې حسنه یو معنا ذکر حسن خسته ذکر 400 کې په خنم یادې یا حسن مان پیغمبري یا حسن مان لسان صدق رشتیا ذکر او دام یو خبره ده چې څومره پیغمبران تیر شوی دي نو ته دا غي نوم په درودو کې نه یادې ولی د ابراهیم علی السلام یادې کې څه حکمت دا ځان سیاد کا حکمتونه ډیر دي خو یو مختصر حکمت دا دی زمونږ د نبی د پاره دعا الله اکبر نبی علیہ السلام وی انا دعوت ابي ابراهيم زه د خپل بابا ابراهيم عليه السلام د دعا اثر ما هغه غوښته ما د الله نه نو هغه زمنګ د نبی د پاره دعا کړي وا الله داغه دعا قبول کړه الله نبی را ولېګا نو مونږ باندې لازم دي چې مونږ کله په خپل نبی درود وایو چې هغه هم پکې یاد کو یاد شو کنه چې بچیم شي او د بډاوالي حالت کې پیغمبران الله الله دا حسنه و انه فی الاخره لمن الصالحین یقینا د په اخرت کې خامخا د کامیابونه نبی مبارک چې صالح راشنو فائز ثم اوحینا الیک بیا وحی وکړه مونږه تا ته ان تبع ملت ابراهیم حنیفا دا چې تابع شد دین د ابراهیم علی السلام چې کلک ولاړو توحید باندې ما ته اونکه او شرک لرا و ما کان من المشرکین نو دې د مشرکانو نه قرطبی لیکلی دی چې دا اتباع په مناسکو د حج کې و ای کې داغه په طریقه چلےګا او یا دا د چې دا اتباع په ټولو اصولي مسایلو کې وا فروعي مسایلو کې به فرق شي خو اصولي مسایل د ټولو انبیاء یو شان دي کنه انما جعل السبت دا جواب د سوال لې چې ته ځان ته ابراهیمی وای او داغه تابع وای نو داغه په شریعت کې خود خالد او رزق کار نارواو نو ته ولې د خالی پر کار کې جواب انما جعل السبت یقینا غرزول شوی د تعظیم د خالی علی الذین پای کسانو اختلافو فیه چې غي اختلاف کړو پدې کې مړ دا خو د يهود په وخت کې دار غلې دی هغه خو د نمخ کې تیر شوی دی هغه وخت کې چرته و ان ربک یقینا رب ستا خامخا په سلبو کې ردی په مینس کې پرز د قیامت پاغه سکه چې و دې پای کې چې اختلاف کو او دعو الی سبیل ربک بالحکمه اوس طریقه د تبلیغ دعوت به څنګه چلے نو یو ادعو الی سبیل ربک رب الخلق لرا لار در رب ستا بالحکمه په حکمت دا خلق توایا لوی حکمت دا دی چې قران باندې خلق را بالا لوی حکمت دا دی چې سنت بیانوا او حکمت دې دې ته وی چې یو غنټه تقریر وکړه خو یو آیت پکې د قران مو وایي یو غنټه تقریر وکړه خو چې یو حدیث پکې ونه وي منګړه ته کیسې کاوه او پلاني وډیر خيسته بیانو قسم په تیارو کې و چلی دا تیارو کې و چلی تیارو کې چې چلیږي نو خو دا خو نقصان دی کنه اکثر اکسیډنټو کې سر اخري نرم نرم او پسته پسته خبرې والموعظه الحسنه او نصيحت خيستا نصيحت خيستا څه شی دی ما فيه من الزواجر والوقائع بالناس اغا چې پای کې زواجری د عذابونو ذکری په خلکو باندې زکه موعظه دا چې سړی منی کون کې د ګنا نه او منی کیږي سړی د ګنا نه کله چې دی له زواجر تخویفات ذکر کې دا یو نیم بد تویر استادجی تاسو د خوږی خوږی خبرې پکې کوي تاسو هر وخت د جهنم لپاره ور کړی ار وخت به د جهنم ذکر د جهنم دا دومره سزا ده دومره سزا ده نو الله وی چې ول موعظه الحسنه خيسته نصيحت دا ده چې پای کې د جهنم د عذابونو تذکره کې چې دا خلک دا غي نه ویریږي حکمت چې ده نو طریقه د دعوت د خواصو ده موعظه طریقه د دعوت د عوامو ده او جدال چې ده نو طریقه د دعوت د معاندینو ده چې نه منی زديان دین وجادل هم ان ربک یقینا رستا هو عالم د خپو د بمن پاغه چا زول عن سبیله چې د خطا شو د سم لارې د الله نه او دا خپو د په هدایت مندون کو و ان عاقبتم کستا سو وار پراغه نو فعاقبو سزا ورکي په مثل داغي چې سزا درکړې شو او تاسو ته چا د تکلیف رسولې دی او نمبر دی پراغه سزا ورکي جایز د بدل والا ها ولئن صبرتم کتا صبر کوي له هو خير للصابرين خامخا د غره د صبر نه کو د پاره تبه د صبر نه کاروالی نو د صبر بدله ډیره ده واصبر وما صبرك الا بالله صبر کوا نه د بدله د صبر ستا مگر په الله دا ان داغه په توفیق دا ولا تحزن عليهم مغم جنېګه د دې په دې ردو بدو د دې په تکلیفونو ولا تکف زيق مما يمكرون مکهګه په تنگسیا کې داغه نه چې د کم تدبیرونه کوي م پریشان کېږي ان الله مع الذين اتقوا یقینا الله ملګری دی دای کسانو سره چې ځان بچ کړي دی د ګنا نه معیت خاصه یادې الله خاص ملګرتیا داغي سره د ولذین هم محسنون او هغه کسان چې غي وی خيستا عمل کون کې الله داغي سره به ملګری صورت کې اثبات د توحید په مختلفو دلایلو صورت 2 سیو اوله ایسه کې رد شرک اعتقادي او شپږ بابونه وا او دوی مېسته کې ردو د شرک فعلی بس تفریدا نیمه ګنټه بعد به ځان را رسوي خان